محاربین معاهدین او مستأمنین دویمه ایسا کې بیانو د اهل کتابو داغي سره د جهاد اعلانو داغي قباحتونو دا غي علامو کې سالامی مخ کې تیر شوی چې منافقان په منافقت کې او په دین کې په خود دین نه په خروج کې د یو بل مرګری دي الټا چلیږي امر بالمنکر کوي نهي عن المعروف کوي د انفاق نه لاسونه بالکل بند کړی دي روپۍ چرته نه خیرات کوي او دغه خلکو الله ير کړي دي نه پریخې دي نو الله دای په منافقت او شک کې پریخو دل او دای فاسقان دي دای مقابله کې د مؤمنانو خصيفتونه ذکر کړل چې ای په منافقت کې یو دي نو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا باز داغي دوستان د بازو دی په دین کې په دین کې د یو بل سره دومره مینا کوي محبت کوي چې د خپل ورونو نوم خواږي دینی محبت د نسبی محبت نه سیوای چې چا کې صحیح دینی منافق سره د جهنم وعده کړی دا او مؤمن سره د جنت وعده کړی دا الله دې صحیح ایمان زمونږ نصیب کی او د ایمان په تقاضا دې د ژوند تیرولو توفیق راکړي اوس د دې ځای نه بیا ترغیب ال الجهاد او بیان دې د قبایح د منافقانو چې مؤمنان به هم دا جهاد کوي ځکه دی د نبی په اقتدا باندې مامور دي د ته حکم شوی دی چې دی به د نبی تابعداري کوي تر سوچ یو عمل د نبی خصوصیت هغه نه خودلې شوی خودل ته دوه قسمه خلق ذکر کړل جاهد الكفار والمنافقین کافر سره جهاد وکي او د منافقانو سره وکي نو د جهاد جدا جدا طریقې دي علما وی کافر سره جهاد بالسيف په تور باندې جهادو داغي سره قتالو او منافق خو کلمه ویلا نو د دې سره جهاد په سیف او په تور نه د دې سره جهاد بالحجت والبرهان چې حجت په قائم کا دلیل په قائم کا رد په وکا د دې منافقت خلکو ته ظاهر کا حسن بصری سیبوی به اقامت الحدود هغه جهاد داده چې د شریعت احکامات په قائم کا نو دی بخپله د منافقت نسشي را رستو شي چې ناروا کوي نو سزا ورکوي وغلظ علیهم او سختی په وکا سختی نه مراد څه د منافق په باره کې به د فضایل خبرې نه کوي او غلط کارونه شروع کی نو فعلینا ان نجاهده بالحجه الغلظه من باندې دا لازم دي چې دا غ سره سخت حجت باندې چې د مقابله وکړو او دا غ دلایل دا غ خبره اغه رد کو ای کې بنرمی نه کې چې مړه په سر سړی خپل قبر کې سملی یو سړی دی مرګره دی او داغه نه غلطي وشي تا ته معلوم دی نو ډېر متنګ و خیر دی منافق دی او هر وخت غلط غلطي کوي او بیا باندې کوي نو هغه سره سختی وکړه ټول سره یو شان نشي کېده چا سره نرمي کې چا سره به سختی کې قسمونه خوري دا منافقان په الله ما قالو چې دی اسم ندی ویلی ولقد قالوا کلمه الكفر د شپږ سل وختمه وسل وختمه په تحقیق سره ویلې و د کلمه د کفر د کفر خبرې کړې دي یو خدا پلیتی ده او بیا قسمونه خوري وي موږ نه دی کړی نو د بل پلیتی شو دا څه خبره وا یو قول دا دی چې نبی علی السلام تبوک کې تقریبا دو میاشتې سارو په تبوک کې به وਹੀ الله را لېګله او پای کې به د منافقانو ډېر مزمتو هغه منافقان چې کم پټ شوی او مدینه کې پاتې او جهاد لنوتلی نو زمونږ هغه رونه هغه مرګري چې مدینه کې پاتې دي دا غي په باره کې چې د سوي کدا رښتیاي نو بیا خو مړه موږ د خرونم ناکار شو یو صحابي د عامر ابن قیس الانصاری رضی الله عنه هغه واوریدل هغه د جلاس ابن سوید توي چې او والله ان محمدن صلی الله علیه وسلم صادق زماره په خدای قسمی چې محمد صلی الله علیه وسلم بالکل رښتینی دی او تا چې نو د خر نوم ناکاره شور جوړ شو خبر نبی علیہ السلام ته ورسید نبی علیہ السلام تاغه صحابي وی ګوره د داسي وینو ما ول دا جواب ورک نبی علیہ السلام د توی تا ولی وی وې زماره په خدای قسمی کما ویری دا را باندې ګوره اوس د کمل زامو لګو دروغ را باندې راواړول نو هغه صحابي ډیر خپاو قسمونه کول معنی دی ویلی د منافق هغه وی الله ګورستا هغه وخت کې خزوم او دیو او الله ته زمون په حال خبر وی نو الله رب العزت داغه صحابي هغه خبره هغه اومنه لمانا سوال ول قبول ک او د دې منافق هغه منافقت اخکارا ک چې دی ویلی دی او بیا قسم خوري چې مان دی ویلی نو دا یت راغی خدا د تبوک په واقعا کې هغه نو یحلفون بالله ما قالو قسمونه خوري دی په الله باندې چې دی نه دی ویلي ولقد قالو کلمت الكفر په تحقیق سره ویلې و دی کلمه د کفر وکفروا بعد اسلامهم او دی کفر کړو پس د اسلام نه اسلام یې ظاهر کړو خالی وهمو بما لم ينالو دای بل نه خاطه سل وختمه قص کړو دای پاغي چې دای نو رسیدلی هغه ته دای خپل وس کړو د رسول الله د وجلوم والله کامیاب کړي نو وما نقمو دای بل نه خا بد نو غنلی دای الا ان اغناهم الله مگر دا چې مالدار کړیو دای لره الله ورسوله او رسول الله څنګه یعنی الله ول غنائم جائز کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم jihad به وکنو فتح به ملاو شو غنیمت به حاصل شونه به پی تقسیم کخه مشرکین وای وای نبی علیہ السلام هم خلق مالدار کول شي او دلیل دا پیش کړي اغناهم الله ورسوله نو رسول الله په خپل ولی غریبو چې په میاشتو میاشتو به په کور کې اور نه بلیدا خان او چې کله به غریب څوک راغی نو هغه له به چاندې ولی غوښتي ملما براغه نو الکه څوک بینن ځان سره ملما کی نو هغه له به ورکول کنه غریب براغه وی الکه د باندې بسو خیراتو کی دا د دې مقصد باندې ځان پوي کا مالدار کول د نبی داسیو چې هغه به په غنیمت تقسیمو خا من فضله د فضل د الله نه فین یتوبو یکو خیر اللهم کدی توبه وباسلا د منافقانو تور سون الله مهربان دی بیا هم توبه له ترغیب ورکي کدی توبه وستنو ودا ایبدا غره د د پارا او کچرته دی واوړېدل عذاب ورکې دی تعالی عذاب درناک دنیا او آخرت کې نبی دی د پارا زمکه کې سوک دوست او نو سوک امدادي ولنکونن من الصالحین او خامخا شوب مونږ د نیکانو نه بعض منافقانو داسې ویلیو کمنګ لا الله مال راک منګ بار وخت صدقه او خیراتونه کو او منګ به بالکل نیکان شو وسم داسې ډیر خلک وای کنه چې کله وسره مال نه وي یره موږ سره مال نشته نو که الله را لرا کنو تب بیا وګوري ا چې بیا ول الله ورکی نو بیا دا درې کسانو په شان بیا وی چې ول حقوق کثیره یره بسو کو کارونه ډیر دینو غاړې غستل غواړي او کور جوړول غواړي او واده کول غواړي د الکلو دا کول غواړي بس پیسې نه ټینګيږي یاره ها نو تا خو د خدای سره لوزونه کول چې الله تعالی راکړه زب دا کوم او دا کوم اوس دی ایو سړی ونی ته خطلو بیا را کوزی دی نشو نو چې را کوزی دی نشو نو غریب ډیره وسه وکړي خو چالو لنه ورک یریدا نو دی وی کچر ته زال لا پاک په خیر باندې کوس کړم نو زب یو دیګ پوخ کما خوک دیګ په پوخ کما چې الله مې په خیر کوس کی نو بس رورو الله ول زړور ورک زړور کنو بس را روان شو کوزیدا نو چې را نږدې شو نو بس لکه رالل چې دا خو ما سی وی ځان مې را کوزو په دې چل او په خو مې نه نو بیا د غزه کې پساو شو چې پساو شنو ول دې کله یو پر مخکې کې کله بل ور کوزي دې نشي و الله ما خو غپ لګاو نو ته په غپم نه پیږي په خومه به کنه نو چې را کوش شو دونه نه نو نه په خومه نو زما بیا څه کار دی چې زونه ته خېجم اړو به ونه ته نه خېجم نو باز سړی به خوند د د خدای سره لوزونه او کی وادي او کی چې نه نو بس دوی زبردست کوم زبردست کوم الله دې مال پیسې راکې نو زب په حج کوم زب په عمره کوم چې وری کی کرول پتی شي خو حج لنزي عمره نه کوي د نیکی بل کار په نه کوي په دین نه لګي که څوک ورته وایي چې دلته زمکه ده خرچيږي نو دلته د شپې خوب هم نه ورځي چې سار وختي داغه کوزه لور شي او که یا ورته وایي چې پیسې په ورکول دي دی وایي چې زور سهګم چې مان بل مخ کې نشي او که څوک ته د نیکی وای نو دومره پریادونه به وکي چې ته به چې دل ورکول غواړي یار چې د جمعات کې صادر خور کو او چې دل راوړي ځکه چې بیګا به یا سخوللی یا به نه خوللی د انسان په یو حالت الله ولې نه ساتي لکه مالدار نو غریب ولی شي او چې غریب نو مالدار ولی شي دا دې د پاره چې د بنده باندې دواړه حالات راشي صبر کوي کنه کوي او شکریا ادا کوي کنه ادا کوي دا د الله امتحاني په بیل بیل شکل کې غریب باندې امتحاني د غریبۍ چې د صبر کوي کنه کوي مالدار باندې امتحاني د مالداري چې د شکر ادا کوي کنه ادا کوي او د زما حق ور کوي کنه ور کوي هغه وګد حدیث د صحیحینو مسلم شریف روایت دی درې کسانو یو گنجیو یو چې دینو هغه برګی مرز والاو او یو چې دینو هغه ړوند او دا درې واړه غریبانان نو الله ورته پرشتہ راولې غل انساني شکل کې دی یو ته وای چې دا د چا اخته په سر باندې بالکل نو چې ستا څخ وخت دی دنیا کې نو هغه وی چې خيسته اختمه په دې سر باندې نو دا مې ډېر ارمان دی نو هغه د الله نه سوال وکاو او الله ولې اخت ډېر برابر ورکړل او غریبو نوخه ولا ورک وې زدا واخلا او دې باندې خپل گزاره کوا نو چې اوخه ولا ورک هغه الله سیوا کول لو یو کندک دوخانو جوړ شو هغه بل لراغه نو هغه ته وی چې ستا څخه وخت دی وی خيسته سرمن خيسته رنگ می غټ ارمان دی خيسته خيسته خلک ویني منو ځان نه می نفرت شي چې الله تعالی دا رشک دا شکل او دا سرمن برابر کی نو هغه الله نو غختل نو الله غ خيسته شکل ولا جوړ ک برګه مرسته ختم شو غریبو نو غوای ولا ورکړه وای ز په دې خپل گزاره کوا هغه یو غوا ولا الله سیوا کولا عین لوی کندک د غوانو جوړ شو نو هغه دریم لراغه ړون لا وای ستا سخو اخدي وای زما لوی ارمان د سترګو دی چې مال الله سترګې راکی او زما نظر ټیک شي دا مې لوی ارمان دی او غریبی میم ده نو هغه له ګډي بيزي ورکړي او الله نه سوال وکړ چې الله د دسترګي جوړې کا الله د غسترګي روغې کړي او خبرابر شو خپل ساروی به سراول او مزي کولې امتحانن دغه پرشتہ الله پاک بیا د انسان شکل کې راولې غلا اوراله د اول دغه گنجی لراله ورته وی چې او مغه شانه حالت کې چې څنګه دیو سر باندې یو وخت نو د غریبۍ او د ملنګۍ حالت کې راغی ورته وی چې زما ډیر ارمان دی ډیر کمزورې مو ډیر عاجز مو وس مې نه کیږي او ما سره لګ امداد وکا پلانی زه تزم سورلیم را سنشت کې یو وخت را لراک هغه ورته وی چې ګورم ما سره ډیر کارونه دی او ډیره مسلې دی او زما دا وس نه کیږي چې تعالی وخت درکم او زه چې تبل چاله لاړ شم هیڅ هم ورنه کړل بیا ورته وی ګوره یو وخت کې تم دا سوي چې اختر په سر نو او غریب وي دی وینا نه په ما د الله ډېر لوی فضل دی ایسه ولا ور نکړه واپس یې هغه دویم لراغه دی ورته وی چې ګوره که چرته ته په دې حالت کې نه وي او کمزورې وي الله خ کړي او نن د الله په نوم نه ورکې نو الله دې غزور حالت لبوزه هغه بل تراغه هغه ته وی چې زګوره بیمارې مو تکلیف دی راته او ما سره بیخي څه درک نه لګي او غواره لراک هغه ته ډېر ګلې باندې شروع کړ چې ډېر حقونه دی او ما باندې ډېرې ذمہواری دی او دا سر ته نه رسیدل تعالی صدر کم بل چاله لاړ شه د توې تم یو وخت کې داسې غریب وي او بے وسه وي خپل رنگ دیر شو هغه نه دا خو ما ته د پلار نکمال له دا پاتې دی ما یو غواسه وت ساتلې و غینه سی واشوي دا ایسه ولا ورنکو اينم الله ناراضه شو وای زکه ته دروغجن الله دې خپل حالت لبوزه هغه معذور اړون ل چراغه هغه ته وای چې ما سره سترګې وړاندې کړې ځان لا وته چې زړون دې ما ته لار نخکاری او اوس چې دینو زه داسې ذکر راګیرې ما چې ما ته د امداد ډیر سخت ضرورت دی که تر سره امدادو کې نو خپل منزل ته ورسم کې نشم رسیدې او زه پستر ګړون دی ما دی ورته وی زم یو وخت کې پستر ګړون دوم او دا ډیر لوی کمزوري ده نو زه دا مال مال الله را کړی دی مال الله سترګې جوړی کړی دی چې څومره ستا په کار کېږي بس بوزه وایخله واخله بوزه او زبر تدانویم چې دا به نه بوزي هغه ورته وی نه یاره ویاو دی ورته وی چې زه پرشته ما زما سارو ته ضرورت نشتا خو زه الله پاک ستاسو د امتحان د پار را لګلم ما دغه نورو کسان نو غوښتنو هغه را نه کاغه په امتحان کې پیل شو او تک کامیاب شوی الله دې تعالی په دې کې نورم خیر او برکت واچي کله به الله یو بنده ستا کوسې لراولي په دې کې د الله یو رازي نو اسنه چې ته په امتحان کې پیل شي ورکه د الله په نوم الله بدل ډیر درکې فلما آتاهم من فضله بخلوا به هر کله چې ورک دی ته الله ها ومنهم من عهد الله باز د دینا غو چې وعده کړي و الله سره کرا کمنګ تعالی د خپل فضل نه لنصدقنا خامخا منګ به خیرات کو ولنکونن من الصالحین او خامخا شوب منګ د نیکانو نه فلما آتاهم من فضله دا بل نخه ار کله چې ورک دی تعالی د خپل فضل نه بخلو به دی بخلو کو پاغي وتولو دی بل نخه 250 تم واوړې دل دی وهم مورزون او دی اعتراض کون کی فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم پس پیدا ک الله پاک منافقت د دې پزړونو کې یا پیدا ک د بخل منافقت د دې زړونو کې دا بخل انسان کې منافقت راولي ښا کنه اس نسبت وشي بخل ته ځکه چې دا سبب د منافقت د پیدا کېدو که نسبت وشي الله ته ځکه چې خالق غیر دواړه معناګانی صحیح دي پس پیدا کده بخل یا الله پاک منافقت د دې زونو کې تر غیر ز پورې چې دی به مخامخ کیږي د الله سره بما اخلف الله په سبب داغي چې دای خلاف کړو د الله ما وعدوه داغه چې کوم وعده کړی وې د الله سره ولې داغه لوزونو خلاف وکړو او په سبب داغه چې و دې چې دروغې ویل علماء لیکلی دي جساس احکام القرآن د امام جساس وای په دې آیت کې دلیل دی او اشاره ده چې کم سړی نظر اومنه هغه نظر به دې سکی پورا کوي ډیر خلک نظرونه ومني او بیا نه برابرې بیماری او ته کزا الله جوړ کړم زه به دومره خیرات کوم یا به دومره روجینی سما یا به داسې کوم الله جوړ کړی نو هغه بکې بل څه دې منلی اب بیا کې او د نظر مصرف غره بیا صرف فقرا او غریبانان دي مالدار او سید دا به تی نخوري استاد کور چې چا باندې ستا زکات نه کیږي هغه خلک به تی نخوري واقعا خو دغه رااله د منافقانو نه خوي خودل ته یو قصه ده هغه دا ده چې بعض خلک دا قصه په یو ډیر اوچت صحابي پورې چې کم دینو تړي هغه صحابي څوک دی صحابي دی ثعلبه بن حاتب رضی الله تعالی عنه سالبه بن حاتب رضی الله تعالی عنہ وګدا واقعا ده تفاسیر دا لیکلی دي دا واقعا چې کمدنو دا ضعیفه او کمزور دا ول زدا قصه کومه او بیا بزد دې رد کومه قصه دا ده چې یو سړی وای نبی علی سلام تراغه داغه سړی نوم سالبه بن حاتب دا انصاری دی رضی الله تعالی عنه نبی علی سلام ته وای کده الله پاک مال د خپل فضل نه مال راک نو اتیت منه کل ذی حق حقه زب هر حقدار دغه حق ورکوم یو دویم وتصدقت منه خیراتونه بم کوما دریم ووصلت منه القرابه زب چې دینو د اغینا قرابت او خپل ولی چې دینو اغه هم پالما دا تفسیری ابن دا صد جامع البیان اغه لیکلی دی نو الله ولوی مال ورک نو اغه چې دینو اغه حق بیا نه پورا کو او پورا واقعا ابن جرير الطبري سے نقل کړی دا هغه وی د ابو امامه الباهلی رضی الله عنه نه روایت نقل کړي دا حدیث هغه نقل کړي چې ثعلبه ابن حاتب الانصاری رضی الله عنه راغه نبی علیہ السلام ته داسي وی چې د الله نبی ادعو الله ايرزقني مالا مال د الله نه دعا وکا چې الله مال مال راکي نبی علیہ السلام او توی وی حق یا ثعلبا قلیل تؤدی شکره خیر من کثیر لا تطیقه اغلق مال چې ته شکریا ادا کې بهتر دی دا غډیر مال نه چې ته بیا طاقت نشي لرلې د شکرې خواغن خطه چې نه مال راکا بیا وی بیا وی نبی علیہ السلام او توی ګوره ته ما ته نه ګوره چې زه د الله نبی ما او که زه وغواړم چې دا غرونه ټول مال الله پاک د سرو کې نو دا به د سرو شي او که زه وغواړم چې د سپینو شي نو الله به د سپینو کې کنه خو زه مال نه غواړم نو تیم مغواړه دی ورته وی د الله نبی زما د په هغه الله قسمی چې ته په حق نبی لګلې کتا د الله نه سوال وک او مال الله پاک ډیر مال راک نو زب هر یو حقدار له داغه حق ورکوم ما تا سره وعده ده نبی علیہ السلام وی الله د دو د مال ډیر خوخ دی لا سه پور تکل وی اللهم ارزق ثعلبا الله ثعلبا ډیر رزق او مال ورک نو شکلا اللهم ارزق صالبه مالن چې کلوي الله ول ډیر مال ورک نو چې کله ورک نو د ځان لګړي بيزي واغستي او چې ګړي بيزي واغستي اغا الله پاک سیوا کولې لکه څنګه چې چنجي سیوا کیږي د پشکالی نه چې په یو شپه کې وګورې نو ټول ملک ډک کړي دا سه ورځ په ورځ هغه ساروي سیوا کېدل نو بیا چې ساروی ډیر شو نو وای د مدینه کې نشو پاتې کېده ځکه غتل راتل بګرانو نو د د مدینې نه لاړ یو شاړه کې دیره شو صحرا کې د دې د پاره چې هغه ته ساروی نږدې سرن لذي راځي باندو له خلک زی کنه سارو والا نو بیا به د صرف د ماسپخین او د مازیګر مزل راته سحر ماخام ماسوتن لري نشو راته اته پاتې شو چې بیا نور ساروي سیوا شو نو بیا وسره به بیخي ټیم نو نو بیا د ماسپخین او مازیګر جمع لبم نه راته بیا به صرف یو جمعه او بل جمعه راته بیا به نور نه راته اخر کې چې وای ساروي نورم ډیر شو نو بیا به جمعه منظم نه راته ځکه وای اوس ټیم نه ملاویږي نو نبی علیہ السلام باندې چې کله د زکات حکم راغې خذ من اموالهم صدقه نو نبی علیہ السلام صحابه ته ویل کلاړ شي پلانې دې پلانې دې نمونه ول ورکل دې سره مال دې ساروي دي زکات پکې چې فرض نو زکات مناسب مال ته راولې دا صحابه لاړل دا دو کسانو د جوهینا یو سړی او بل د بنی سلیمو دیت نبی علیہ السلام خط ورک ورته ولیکل چې د دومره مال نه به دومره مال زکات اخلي دای چې کله د سالبه په خوا تیرېدل نو سالبا ته وی چې موږ نبی علی سلام را لګلیو تعالی زکات لچ موږ له زکات راکې د نبی علی سلام هغه خط چې ته خو دو دا خط تو قتل نو وې دې ورته وې چې یره زما په خیال دا خو یا سم ټیکس دی یا بس د ټیک رور دی کنه مرګره یا خور ده وې دا بل څه نه دی مړه من ټیکس په دې چل غواړي وای تاسو ورشه نور خلکو نه زکات واخلئ چې راځي بیا به ګورو د لاړل دا غنورو کسانو نه اغه نورو کسانو چې دینو پای کې یو کسو د سلیم قبیله اغه لورل اغه چې وکتل وې دا د نبی رسول الله خد دین ها چې کم اوستا سو خوخینو دا بوزي واخلئ دا ورته چې نه موږ پکې د غوخه د خوخه نه بوزو چې کم زمنګ حق دی بد نه بوزو هغه و خیر روان ک بیا واپس د لرال چې هغه ر زکات راک او ستا څنګه چللې نو دی ورته مړه خو بس ټیکس دی نو یار ټیکس په شان بل شی دی او زماله دلته چې دینو لکه ضمیری نه مني زب په خپل خبره سوچ وکم تاسو زې وسه دل نه درکو نو دوی تیر روان شو نبی علی السلام ترالل نبی علی السلام چې څنګه ولیدل هغه ته الله وਹੀ کړي و د وਹੀ په ذریعہ پوي شو و یا ویح سالبا و سالبا هلاک شي تاسو ته مانو دی مانو ویلي چې بیا به زکات نشي ورکول او د الله حق به نشي ورکول ګناګاریږي به دا دواړه راوغختل هغه سلمی چې زکات ورکړو هغه له د خیر دعاګانې وکړي او د سالبه خبره چې وکړه نو هغه په باره کې دایت بیا راغی نو ای سالبه ته چا ویل چې غرق شوې ستا په باره کې وਹੀ رااله سالبه را منډه کړل او ما پی غوښتا او زکات یې مراوړ توبه استیخ وای نبی علی سلام ته زکات قبول نکړ بیا دا غې نه بعد تر اخره پورې نبی علیہ السلام دا غنه زکات وانه غس بیا د ابوبکر زمانہ رااله هغه خلیفہ شو هغه له زکات راړ او ماپیانې غوښته هغه چې رسول الله نه دی غسته زیم نه علم بیا د عمر زمانہ رااله هغه له زکات راوړ نو هغه هم ته نوانه غس بیا دا غي نه پس د حضرت عثمان په زمانه کې هغه صدقه او زکات راوړ هغه وی چې تان رسول الله نه قبول کړي د ابوبکر نه دی غسته عمر نه دی نو زبې نه څنګه والم اغم ته وانه غس او د بیا د حضرت عثمان په خلافت کې وفات شو دا قصه تفسیر جامع البیان لیکلی ده خدا قصه یو تفسیر جامع البیان نه دا قصه چې دا ډیرو تفاسیرو دا لیکلې ده تقریبا دا کتاب دی د شیخ خان بادشاہ صاحب التنبیه للطالب علی عدم نفاق ثعلبه بن حاتب رضی الله تعالی عنہ او د چې کوم عبارتونه را نقل کړی دي نو په دې مقبانه د نقل کړی دي تقریبا 77 تفاسیر سمرا و او یا تفاسیر دا قصه نقل کړي ده او په دې ځای کې دا و او یا تفاسیر ټول خویدلی سمرا خویدلی 77 تفاسیر دا صرف دانه دي چې داري نور بم ډیرو نقل کړي خو ګوره دې خبره باندې ځان پوه کوي چې کله یو قصه تفسیر کې رااله نو دا بنوي چې پلاني عالم غټ مولا نقل کړي د نو بس دا قصه صحیح ده قصي حالات تبګوري قرائن تبګوري نو تا تباله پته لګي ویسا شیخ صاحب رحمت الله علی زمونږ استادو په ما ډیر مینو نو مونږ یو ځل هغه ته ویلا چیرې چې دا سه کم خ تفسیر دی چې سړی ګوري او بس بیغمه یسان کاری نور نه پخلاصي هغه وخاندل و یو تفسیرم داسې نه دی چې هغه د 1 نه تر اخره پورې سره صحیح دی هر تفسیر کې خي او کمزوري خبري نو تب غن تفاسیر ګوري تا ته بیا پته لګي چې دې کې دا خبره صحیح ده او دا ضعیفه ده نو دا تفسیرونو کې غټو غټو تفسیرونو کې غلطیاں کیږي اصل کې چل دا وشي لکه زی و خبره وکما او زه د اغه رد و نکم نو هغه خبره بیا تم کې تا خو مان اورېدلې د اعتماد د پما دی دا یو تفسیری د بل نه نقل کی بل د بل نه نقل کی دی باندې دا خبره په غنو تفاسیرو کې راشي کله د سی چې یو تفسیر نقل کړي رد هم پکړي خو بل مفسر را واخلی او رد پیونه کی صرف هغه قصه نقل کی نو دا جوړ شي داسي نو دا تقریبا د و او یا تفاسیر نه خود نقل کړی دي او دا و او یا تفاسیر په دې ځای کې خطا دي څنګه خطا دي په دې ګوره دوه کتابونه لیکل شوی دي زما په علم کې چې دي کوم یو دا شیخ ان بادشاہ صاحب لیکل دی ډیر خسته کتاب دا ځان له طالبان پیدا کړ التنبیه للطالب علی عدم نفاق ثعلبه بن حاتب رضی الله عنه او دویم یو رساله و دا ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه مال تحفه کې را کړی و دا د عرب یو عالم لیکلی و د اغي نوم د الشهاب الثاقب فی الذب عن ثعلبه ابن حاتب رضی الله عنه زلیدون کی شغلی په بار د دفاع د سالبه ابن حاتب کی بس نور مین مضمونونه د دې کتاب او داغي یو دی خدا تفصیلی دی غلق مختصر دی دا د عرب یو عالم دا رساله لیکلی و شیخ صاحب دا خپل مدرسې نه چاپ کړي و او هغه ویل چې طالبانو ته ملاو شي ګوره زه تا ته صرف دا وایم کتاب خود دا تفصیلی داشتا خو یو څو طریقو باندې دا قصه خم کمزورې ده یو دا اولنې خبره دا ده چې سالبا هغه زکات راوړو توبه یستا د خپل ګنا نه واپس کېده نبی علی سلام توبه نه قبل ولا زکات نه قبل ابو بکر نه قبل او عمر نه قبل او عثمان نه قبل صحیح شو نو د یو انسان د توبې چې هغه توبه باسي او توبه ته څوک نه قبل نو بل به کوم لاري د قران د آیاتونو نه دا قصه خلاف ده قران کافر ته د توبې ترغیب ورکړي منافق ته ورکړي يهودي ته ورکړي نصراني ته ورکړي مشرک ته ورکړي چې څوکم توبه وباسي نو الله وی زه معاف کوم نو چې دی صحابي دنه غلطي وشو او زکات ورنک او راضي توبه مو باسي نو ولې د توبه نه قبليږي چې نه رسول الله معاف کړ نه عمر او نه ابوبکر او نه عثمان او یو صحابي نه معاف یو زتا تبیا خیم رستو دویمه خبره دا ده چې دا صحابي چې ده دا د سوک ثعلبه ابن حاتب رضی الله عنه دا اخوا دی خو صحابي نه دی دا هغه صحابي دی چې د په جنگ بدر کې شریک شوه دی د ته بدری صحابي وای 313 صحابه په بدر کې شریکو دیم یو پاغه کې دی او د بدر صحابه واړه خلق نو اغه اغه خلکو چې حدیث کې راځي لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا كيف شئتم الله د بدر والو تر اخکارا شو څنګه چې د الله د شان مناسب او ورته وی چې سم خوخي غ کوي ما تاسو ماف کړی نو بدری صحابي څنګه منافق شو بل خبره درېما دا روایت دا سندن ضعیف دی کمزور دی نو یو ضعیف حدیث څنګه چې دی نو هغه تمنیو د قران او د حدیث صحیح ایتونه او د قران صحیح ایتونه او صحیح احادیث چې دی بدری دی هغه نه مخاړي نو دا ندل ته قران کې نوم راغلی دی نه په صحیح حدیثو کې نوم راغلی دی په د چسپانول دا صحیح نه دی اولنې خبره چې دا د قران خلاف ده قران عظیم کې څومره آیاتونه داسې دي چونکه آیاتونه خو ډیر زیات دي خو کم سے کم زستا سره تا ته دا خمدا منافقو کنه ته وي او نو منافق چې توبه وباس نو ولې د منافق توبه الله نه قبلې لګو ګورا چې د منافق توبه الله پاک قبول کړي ده سورت او ترغیب مولا ور کړي ده سورت نساء 145 آیت لګو ګورئ سورت نساء دا اوس ګوره منافق کنه دغه کسان دی به د مؤمنانو سره ملګری دا مؤمن شو وسوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما او زر دې چې وربکه الله مؤمنانو ته اجر لوی یاد شو دا څوک منافقان الله د توبې ترغیب ورکه کنه او چې توبه وباسنو الله وی مؤمنانو سره به ملګری او لوی اجر به الله ورکي نو چې دی منافق توبه وباسلا چې تو ته منافق به منافق خونو نو بیا ولې د توبه الله پاک نه معاف کړي د سورته توبه کې په سمرا آیاتونو کې دا چلو دا موږ چې دا کمایت وی کنه د دین یو آیت مخکې لګو ګورا کدا منافقان توبه و باسی نو دا بدای لغوری نو ګوره الله وی که توبه و باسی دا ولا غواره دا واغه غریب توبه و باسی او غواره نشو وی یتولو کچرت دی واوړې دل توبه وی نستنو عذاب ورکې دی تعالی عذاب درناک او د منافق نه خو غټ ګناګار کافر دی کنه کافر خود الله پاک ډیر لوی مجرمي کافر چې دنو هغه توبه الله پاک قبلې نو د توبه ولې الله نه قبل ولا سوره مائده لګو ګورئ آیت نمبر 33 کې کله چې تیری شي میاشتې عزتمن دي فسوج نه مشرکان کمزې کې چې تاسو مندل دی لاره او ونی سیدی او باندې کوي او کې نه دی ته په هر مورچا کې ورپسې سوی فَإِن تَابُوا کدی توبه وسته د شرک نه او پابندی وکړه د منځونو او اتو زکات ورک زکات فخلوا سبیلهم لاری خالقی کدی کاپیرانو توبه ویستا او منځي پابندۍ سره شروع ک او زکات ورکنو دارونه ستا سودی په دین کې بیا دا سه وګڼه لکرونا دارنګ واضح ونفصل الایات لقوم یعلمون واضح واضح بیانو مونږ آیاتونه داغه قوم د پاره چېږي پويږي نو ګوره په دې ټولو آیاتونو کې د توبې ذکر راغله ده کنه او کزان لبیالی کې غنن دی کتاب نه ولي کنه د څولې اختیاتونه دي چې پای کې د توبې ترغیب ده ما صرف مش نمونه خروار دا خو یو خبره چې الله و عزت توبه قبلو ما نو د دې توبه ولې نه قبلې ده دویم دا ده چې دا صحابي د بدری صحابي دی نو چې دې بدری دې نو څنګه بیا چې دې نو دې منافق شو نعوذ بالله دې څنګه بدری دې واورا د د حواله را جمع کړي دي د علماو دیلی کی قال الحافظ محمد ابن سعد ابن منی المتوفى 230 هجری سالبه بن حاتب بن عمر بن عبید بن امیہ بن زید او بل د بنو خزاعه یو صحابي د معتب ابن حمرا د دې دواړو مینس کې نبی له سلام رورولي جوړه کړي و مهاجرین او د انصار یو به مهاجر ک د انصاری سره به مرګره کوي ته بر د خیال ساتي د چې د و شهید ثعلبه ابن حاتب بدر و احد د بدر او احد دواړو کې څه شوه دی شریک شوه دی طبقات الکبرى د ابن سعد دریم جلد 315 صفحه دی بیا لیکي قال الحافظ ابو محمد عبد الرحمن ابن ابي حاتم محمد ابن ادریس بن المنذر الرازی متوفا 337 هجری کی دیلی کی چې سالبه بن حاتب الانصاری من بنی امیه بن زیدن شهیده بدرن سمیت ابي ذالک وې دا صحابي بدر ته شریک کې شهید دا حاضر شوه دی او ما د خپل پلار نه دا ورېدلې دی ارجل هو تعدیل دویم جیل 301 شپته نه نقل کړي دارنګي ویلي دی حافظ ابو محمد ابن حبان بن احمد البستی متوفا 254 هجری کې اغلی کی چې سالبه بن حاتب بن عمر بن عبید بدریون اخو الحارث ابن حاتب دا د حارث ابن حاتب رور دی او دا بدری صحابي دی یره د څه تقریبا دا خبره د بیا د ډیرو کتابونو نه المعجم الکبیر او دارنګ معرفت الصحابه المغازی او ثقات د ابن حبان بدايه و نهايه نفس المصدر استيعاب د ټولو کتابونو اوست الغابه تجرید اسماء الصحابه الوافی بالوفیات د ټولو نه دارا نقل کړي دي د کتاب کې بیا ډک دي چې دا صحابي بدری دی ټول منی چې بدری دی نو بدری صحابي څنګه منافق شو او درې مدا دا چې دا قصه چې کومه ده دا د په 137 کې لیکي چې دا ټوله په ضعفا او په مدلسینو او په متروکینو نه ډکه ده نو دا سه ضعیف روایت به څنګه قابل استدلال شي صحیح شو او وګد باسه بیا په دې کړه دی نو دا قصه دا ضعیفه ده او اصل خبره دا ده چې دا د یو منافق په باره کې دا دی چې غار سو نوم قران نه دی ذکر کړي صحیح شو خاجی فاعقبهم نفاقا پس پیدا کدی بخل یا الله پدای کې منافقت دی پزړونو کې تر هغه رزه پوری چې د امام خامخ کیږي الله سره ان قیامت پوری په سبب داغي چې دی خلاف کړو د الله داغي چې دی وعده کړو الله سره او په سبب داغي چې ودی چې دروغي ویل اې دې نه پويږي یقینا الله پويږي د دې په پټو رازونو او د دې په جرګو او یقینا الله په دې پر رازونو د سينو باندې چې دای د مؤمنانو سره چې دینو څه کوي چې کم مؤمنان مینه کوي نو دای د غیب باندې ګوره عیب او بدنامه لګي منافقانو به داسې کار کوو چې هغه به ناستو قتل به نو کم مؤمنان چې هغه به خیرات راوړو چې خیرات به راوړو نو هغه به کته نو چې چا به ډیر خیرات راوړو وې دا ریاکار دی ا چې چا به لګ راوړو وې دې ته به کې څه ضرورت نو یو به هم نه ماف کو ها منافق نه په یو حالت کې نه بچ کیږي چې ډیره صدقه به وکړو دا ځان خېخه چې ما خلکو پیژنې چې زدا سي او چې لګ به راوړو مړه د ته ځانم بد نخکارا کېده چې د دا راوړو یو به هم نه ماپ دا کسان دي چې بدنامه لګي باغ رغبت کوونکو باندې د مؤمنانو نه په صدقاتو کې والذین وا کسان لا یجدون الا جهدهم چې اغه نمومي هغه به ټول ورځ مزدوري وکړه نو کور کې به هم ته پرې خو دې او دلته به جمعات لم صدقه راوړل یو صحابي د عاصم ابن عدی الانصاری رضی الله عنه نبی علیہ السلام د صدقې اعلان کړو نو هغه یو سوا کجوري راوړي او چې یو سوا راوړي نبی علیہ السلام ته وای یا رسول الله پیسې او هیڅ شی را سره کور کې نو بیخي کار خرابو نو بس لاړم د شپې می ټول شپه د یو سړی کجوري په مزدوري وبکړي نو چې مې وبکړي نو هغه سره مې خبره کړې و په دوا سوا نو هغه دوا سوا کجوري راکړي نو یو سوا مې کور کې کی خود بچو خوراک نو او یو سوا مې دلته پیش کړ نو دی منافقانو ویل چې خان دی یو سوا ته ضرورت چې دراوړ دا شرمېدم نه عبدالرحمن رضی الله عنه سلور زر درهم راوړل نو نبی علیہ السلام ته کور کې د سپری خو د په مینز مینی میکړي نیمه می دل تراوړې او نیمه می کور کې پرې خو ده دی وې دا ځان خې کنه لکه دون ډېر سوک راوړي نو دې زیریاکاری کوي نوم کوي نو یو هم نه معاف کو والذین لا یجدون الا جهدهم هغه کسان چې نمو میاغي مگر خپل څه شي لره خپل مهنت لره طاقت یا مزدوری لرا فیسخرون منهم پس دی ټوکی کوي هغه پوره سخر الله منهم نو سزا د ټوک به ورکه الله دی لرا ان تستغفر لهم 70 مره کتب خنه غواړي د پاره ډیر کرتا 70 کثرت ته اشاره ده فلن یغفر الله لهم پس چره بخنه نه کوي الله دیتا علماء لیکلی دی تفسیر کبیر چې منافقان برال نبی علی السلام ته یا رسول الله استغفر لنا موږ لاله نه بخنه وغواړه نو نبی علی السلام وی ساستغفر لكم زرد چې زبدل الله نه بخنه او غواړم او بیا واشتغل بالاستغفار لهم بیا نبی علیہ السلام شروع شو دا غی له بخنه غوښتا دا آیت راغی چې خته منافقان له ډیری بخنه وغواړي خو الله وی زینه معاف کوما دا ولی مخکې چې تیر شو چې الله یې معاف کړي توبه وباس اصل کې دای خو توبه است نه کنه اسه به ویل بس موږ له بخنه وغواړه نو ځکه الله بخنه نه کوي ښا استغفر لهم کتب خنه غواړي دای د پاره او کبه خنه نه غواړي دای د پاره کته بخنه غواړي د د پار ډیر کرته نو چری بخنه نه کوي الله دیتا زکه د کفر کړي د په الله او رسول د الله باندې والله توفیق د هدایت نور کوي قوم فاسقانو ته فرح المخلفون بمقادهم خلاف رسول الله دای بل نه خوشاله شو اغا خوشاله شوی دی هغه رستو پاتې کې پاتې شوی په ناس تخپل باندې رستو د رسول د الله نه منافقان په دې ډیر خوشاله دي شکر دی چې موږ جهاد تلا نړو دای بل نه خشوا وکره ان یجاهدوا او بد غنلیو دی ایو جاهدو دا چې جهادو کې په مالونو او نفسونو خپل باندې د الله په لار کې وقالو او دی ویلو دی بل علامه لا تنفرو فی الحر مزه په سخت ګرمۍ کې ځکه تبوک جنگ په ډیر ګرمۍ کې قل تو ورته وای نار جهنم اشد حرام اور د جهنم چې د ډېر سخت دی په گرمایش کې لو کانو یفقهون ک چرته وی چې دی پوی دی چې ته خودل ته ګرمۍ نه ځان ساتي نو د جهنم نه به بیا سوک بچ کی فلیذهقوا قلیلا ولیبقوا کثیرا پس و دې خان دی لغون تکي او دې جاړي ډیره ځکه د دنیا ژوند لګ دی نو دنیا کې خوشحالي به لګي او آخرت هغه خو ډیر دی نو انت به تکلیف بیا ډیری جاړي به دا بدلا را په سبب دا چې د کوم عملونه کول فیر رجاک الله الی طائفه منهم کو واپس کته لره الله د تبوک نه یوې ډلې ته د دینا د دې منافقانو نه چې مدینه کې پټ شوی دی پاتې شوی دی فاستاذنوا کل خروج پس اجازه غواړي ستانه د وتو د پاره بل غزوې تا دا منافقان نه دي دا ډېر ظالمانو ها دای په پټ شو د موقع نه لکه تبوک نه ځان پټ کړ او جی دا عذر دی واغه عذر دی نو چې نبی علی السلام بیا براغه بیا بر ټول ناول را لري مبارک شي جنگ وشو فتح ملاو شو او شو الحمدلله یره جی بس زه خو ډیر خپاو ما خو مجبوری و او دا پیره خلا نړه مکنه خو اوس نه زمانو مولی که خان چې بل جهاد راضی کنه اول بر سره زړه تاسو باندې چې اوس لکه نبی علی السلام رضا کی ان بیا بل جهاد دی په ویل چې بیا غي پور ډیر وخت د پخوانو خلکو په ویل چې شپې تر منځ یې کنه دا غي بلا نه مېریږي نو دی به ویل چې اوس مې د نوم ولي کې خلاوه خو پکشته کنه بیا به مړه سبانه ولا جوړه کو لکه چې دا وی چې ګنیا او د خدا د مجبورۍ نه پاتې ګنې سړی خو ډیر تلا پکې ډیر تکړه دی دا د منافقانو سردار دیو او دا نور د دڅ کم دنو شاګردان او مرګریو ښه اصل شی په کې داو د د نبی علی سلام سخ مخالف خو پټ پټ او ما تاسو ته قصه کړې و د ولی منافق شوی او د کې څه چلو نبی علی سلام چې مدینه ته نو تله نو مدینه خلک راغون شو او هغه خپل کې یو مشوره وکړه چې ګوره زمونږه په مدینه کې لکه زمونږ مشر نشتا ځان له یو مشر جوړو نو چې د بهر نه څوک راځي نو هغه به سره خبرې کوي ملاقات به کوي نو لکه زمونږ نه څوک ته پوښتنه کې تاسو مشرانو سره ملاوي ګنو موږ ته څوک یادو نو دا موږ له پکلی کې یو مشر پکار دی نو دی به زمونږ د ټولو د مدینه مشری سردار وي نو د عربو به دا طریقه وا چې څوک به مشر کوو نو هغه به د مشر نه هغه له به مشوره وکړه پروګرام به جوړ کو یو تاج به ولا جوړ کا به ولا په سر کې د عزت او به به مشر کې چې تبه زمونږه مشر نو د دې پروګرام د پاره ورځ مقرره کړه مقرره ولا چې تاج تیار شي نو موږ به یو ورځ مقرر کو دی به پکې مشري په دې کې نبی علی سلام مدینه لراغه نو چې نبی علی سلام مدینه لراغه نو ټول خلک د نبی علی سلام نه راتاو شو نو د ټولو مشر څوک شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو منافق ډیر پریشان شو د ابن سلول چې زماغه ټوله مشری خراب شو زما غ ټول سیستم د په وجه ضایع شو اوس چې دی نه وې نو خو زما شروع ما او چې دی راغې نو زما عزت او مشرت لا نو دیم وی چې تاسو مشر دی نو زما مشر دی بس را له نبی رسول سلام سره کې ناستاو خو پټ چې دی نو لکه خپه دی نو منافق داو چې مخامخ به ځان مرګري حسابو ولی چې خلاف کو خو بیا بی عزت کېده او پټ پټ به نقصان کو په هر پړاو کې د نبی علی سلام تر کاوټه چولې دي دا کسو کنه چې د تف د احد نه 300 کسان واپس کړ زموږ مشوره نه مانی موږ سره زو د نبی علی سلام په بیبي بی الزام لګاولو وې دا د صفوان سره سلینو زکه اشاره شو سورته نور کې به واقع راشي دا سه بشمار نقصانات صحابه ته در رسولي او نبی علی سلام نو دې چې کله مړ شو د د زوی دی هغه صحابي او د رسول الله دا غنوم عبد الله دی د پلار نوم عبد الله دی خدا عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه عبد الله بن عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه زوی نوم عبد الله دا ډیر جلیل صحابي دی د نبی له سلام جلیل القدر دی راغه و یا رسول الله پلار می وفات شو نبی علیہ السلام ته وی ها وې زه جنازې له درځم الله حضرت عمر خو جلالی سره او یا رسول الله دې مردار جنازې له بتځي نه بځې جنازې له عمر ورته وی جنازه به نه کې پرې د جسو کې ولکې هغه دیو نبی علیہ السلام وی ګورا ما تعالی نبی ویلی چې جنازه ولا مکوا زی منې کړه نه من زب لاړ شم جنازه به وکم د زوی ډیر خسړې ری او دی به خپشیړه کې نبی علی سلام روان شو خپل کمیسه د ځان سره واغس او کمیسه متواغست چې دا د کفن شو او جنازه مولا وکړه چې را واپس شونو دا آیت راغې ولا تصلي علی احد منهم مات ابدا دې تم موافقات د عمر وای دا یو جدا یو لوی موضوع ده چې څومره خبره د عمر داسې دي چې د عمر رائے ده او پاغي الله وحی را لېګلې ده نو دا مغو الله وحی را ولېګل چې دا خو وشو خو ګوره د دې منافقانو جنازې به بیان کړي دا نبی علی السلام د خپل کمیس ولولې یوړ اصل وجه داوا چې د رسول الله سلام تر هغه په غزوه بدر کې قیدیانو کې راوسته شو حضرت عباس رضی الله عنه هغه وخت کې کافرو او د کافرانو طرف ته نو دیني ژوندې نیولې شو او یا کسانې ژوندې نیولیو کنه نو په دې ټیل بار کې داغه کمیس تول شلیدلو نو نبی علیہ السلام وی چې دا خو زما تر دی او دا اوس بده خبره ده چې زما تر کمیس نه نیولې هم دې زه جیلی دی قیدی دی او کمیسی نشتا نو الکه کدل یو کمیس پکار دی نو عباس هم د بدن نه تکړاو مضبوط او دنګو او د ابن سلول هم نو د بل چا کمیس پاغه نه برابرې دی یا به د بل چا وس نه کې د نه به وسره سیوای نو د اغل خپل کمیس ورک چې کمیسه ولا ورک نو دغه د نبی علی سلام په خیال کې وو چې ود د یو بدل ماته پاتې دی او دا بدل به ول اخلاصوم نو په ژوندینه کې ورکو خو هغه نه غست نو نبی علی سلام دا سکارو ک چې په مړینه ورته ورکو زادای کپن شو هغه خپل بدل ول په مړینه اخلاص دا سه غیرتی پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کمی سه ولور کوي دا د شو او جنازه مولا وکړه خدا آیت راغې ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا جنازه مکو په یو تند دینه چې مړ شو دا میشه د پاره ولا تقم علی قبره یوم درګه داغه په قبر د دعا د پاره نبی علیہ السلام به چې فارغ شو د مړی د دفن نه صحابه ته به وی د خپل رور د پاره دعا وغواړي او سوالو کې چې الله په جواب د نکیرینو کې کامیاب کی انهم یقینا دی کفرو بالله ورسوله کفر کړه ر په الله او رسول د الله باندې او مړ شو دی یو د یو فاسقان ولا توجب کا اموالهم ولا اولادهم دا دا سه آیت 55 کې تیر شوی تاکیدن بیا ذکر کړي تعجب کې دی وانه چې تعالی را مالونه او اولاد ددای یقینا غواړي الله تعالی يعذبهم بها فی الدنیا دا چې عذاب ورکې دی لپاره د غیبانې په دنیا کې وتزحق انفسهم وبزید دی ساګانی وهم کافرون دی به کافران دا مال او اولاد د دنیا عذاب دی او د آخرت بیل شو او یا هل تمنګ ویلو تقدیم تاخیر دی فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم فی الدنیا انما یرید الله ان يعذبهم بها فی الاخره دا سی بشی تعجب کې دیوانه چي تعالی را مالونه او اولاد د دې په دنیا کې یقینا غواړي الله چې عذاب ورکې دی لره پاغي باندې په آخرت کې و اذا انزلت سوره نامنو بالله دای بل نه خکل چې نازل شي او سورت دا چې ایمان راوړی په الله او د جهاد خبره پکې جهاد او کې سره د رسول د الله نه دا غمل ګرتیا کې استاذنک اول الطول منهم اجازت غواړستانه خاوندان د طاقت د دینا خمالداران خروغ رمټ هغه وای چې وقالو وای دی زرنا پرې دا منګه نا کوم مع القاعدین چې شومنګه سره د ناستونه رضو بیا یکونو مع الخوالب دی بلنه خوشاله لري په دې چې شي سره درست پاتې کیدونکو نه مست پاتې کیدون کې صحیح خزه دی وی چې دی وخت کې خزه وینو خبه وای کنه غیندو ویلو چې په دې رمضان یو سړی ویلو چې په دې روزه کې دوی نو روزي برابر نه وي نو دیم وای او چې د لونو وخت کې خزه وینو مسلو برابر نه وي کنه نو دیم ویل چې یاره چې په دې وخت کې اوس چې کم دی کنه من خزه وینو بس ویل چې ځا زنانه د جهاد لنځي رضو بیا یکونو مال خوالف و طبع علی قلوبهم او مهر لګول شو د دې پزړونو باندې فهم لا یاقلون پس دې د عقل نه کار نالی بیا عقل دی لکن الرسول لیکن پیغمبر علی السلام اوس پر دو آیاتونو کې د مؤمنانو نخي لیکن رسول علی السلام هغه کسان چې ایمان راوړل دی هغه سره jihad کوي په مالونو او نفسونو خپل باندې دغه کسان دی د پاره دی الخيرات خیرونه نه پیدې د دنیا او آخرت دواړو او دغه کسان دی کامیاب دي تیار کړی دی الله دی د پاره جنتونه چې بهيږي بلاندې دونو داغینه نهرونه وقعد الذين او کناستلی واغه کسان کذب الله ورسولا چې هغه دروغ ویلی والله او د الله رسول ته په دعوی د ایمان کې هغه اډو د سر باندې عذر لمرانل سيصيب الذين نظر دې چې وبرسيږي هغه کسانو ته چې کفر کړي لري د دینا عذاب الیم عذاب درناک ليس على الضعفاء بیان د استثناء نشته ده په کمزور باندې والا عل المرض او نه په بیمارانو باندې ولا عل الذین او نه پای کسانو لا یجدون ما ينفقون چې هغه نه مومي هغه چې خرج کوي حرجن ستنګسیا اذا نصحو لله ورسوله کله چې اخلاص لټی د الله او د الله د رسول یا خیر خوای لټی د الله او د الله د رسول خودل تک د اخلاص معنی وشي نو ډیره مناسبه ده د دې وجه نه قرطبي لیکي ان نصح الاخلاص نصح ویل کیږي اخلاص ته یعنی عمل خالص کول د دوکې نه او د خیانت نه کله چې اخلاص لټي د الله او د الله د رسول نشته د په خيستا عمل کوونکو باندې ان مخلصینو باندې سملامتیا الله دې پویا بخنه کوونکې او رحیم مهربان ولا علی الذین اذا ما تو کل تحملهم الله یجدو ما ينفقون دا چې نمو می هغه هغه چې خرج کړي څه مطلب دا څه کسانو یو قوالدار چې دا و کسان او یو قوالدار چې دا درې رونو درې کسانو او سو کوی چې دا د عرباز ابن ساریه په باره کې دی خو ټول سراج المنیر وی چې د ټولو باره کې شنو خبره خو نه سخلق کو چې نبی علیہ السلام ترالل و یا رسول الله منګه سره سورلی نشتا او کسورلی نو منګه jihad ته زو منګله سورلی راکې نو نبی علیہ السلام او تویل چې سورلی خو خلاص شوی دی او نور سورلی شتنه او دا مزل بغیر سورلی کیږي نه نو بس چې سورلی نشته ده مجبوری ده خیر ده تاسو مزه تاسو پاتې شي تاسو عذر ده نو دی خو نبی علیہ السلام مزه دی پاتې شو نو چې کله صحابه جهاد ته روان شو دی کور ته روان شو دی جړل سترګونه اوخ کې بيدلې جړلې ولی په دې وجه باندې چې کاش چې نن زمونږ دومره وس کې دی چې ځان لمي وسورلی اغسته وې د جهاد د پاره او نن په جهاد لتلې وې نو دا بخوا د دې موقع نه بنن مونږ نه وې پاتې شوی په دې جاړي چې زمونږ وس ولی نه کیږي دا د مؤمن نه خدا او چې په دې خوشاله چې شکر دی هغه یو سړی وی ویل وی قربان دې شمه نهستی کنه نن دې را لاس راک باران وریده او د باران پر ځ باندې د سارو والا کار ډیر ګرانی چې ولې غیا براری به او بیا به وتا چې یا به سرن لبوزین دا ډیر ګرانی چې جمی ادا یخ یخ وبد باندې را بهیږي دا ډیر ګران کاری نو هغه بلستان واغوستا او بیغمه چې د نو سره بلستان کې پټ کوي قربان د شمنه استي وې نن در الله سره که خنن ډیر خوانو چې غوانه مې نشته ګډه مې نشته بیغمه ودی او چې چا ساروی دی هغه به ډیر په تکلیف نه نو دی منافقانو بم په داسې وخت ویل چې قربان د شمنه استي نن در الله سره که چې ګوره ما سره وسورلی نشته د وس مې نه کیږي چې پاتې شه نو منافق به په دې ټکی ډیر خوشاله دی لکه د ماشوم ته چې وې چټي ده کنه په منډه کور ته روان سکول نه راخلاص یې مدرسې نه نو دا منافقان به دسه په خوشحالي کور ته روان او چې کم به مؤمنو نو هغه به دسترګو نه وښ کې بيدې چې کاش چنن زمنګ وس کې دی نور کله دې نه وي خو چنن را سره وي څوک دې لغواړي چې کور میزان له جوړ کړي څوک چې گاډي میزان له واغسته زمکه می واغسته او مؤمن دې لغواړي چې د الله په دین می ولګولې کاش چې نن زما وسوي چې نن ما د الله په دین لګولې وي الله الله ولا علی الذین ان پای کسانو باندې ګناشتا کله چې غیر عل تا ته د پاره چې سوار کې ته د لره پسورلې نو تا او تویلا اجد ما احملکم علیه یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم عذرنا پیش کی تاسو ته کله چې تاسو واپس شې دیتا دا قانون دی ډرایور سره چې کم سړی ناشتي هغه وو دکیږي نه چې هغه ود شي نو بیا ډرایور له خوب ورځي د ما سره په لار چې را رواني په چته په سفر یو کنه نو د ما سره خګپ لګي وي چې تعالی خوب نظر شي او اوس قران ته ودکیږي نو لکه مال بیا خامخه خوب خو نه راځي الحمدلله خلق پروژو کې خوبونه لزور ورکي او زما پر رمضان کې خوب نه او قدرتی وسوځي زه د کېګه مو خوب ناراضي سار خلک چې څنګه منځو کې زه ګنټه په کمبل کې پروت مو خوب ناراضي چې خوب راځي بیا وخت تیر شوی او دغه شانه ماسپخین موز نه بعد زله ود شوی نه یو ورځ په غلطي ود شوم نو بیا د شپې خوب نه رات نو مې بیا بیا درځ نه ود کی نو ځکه چې بیا د شپې زړه تر پښمنی ویخي نو بیا به د ورځې خوب ورځي او دا باز خلک چې روزه شي نو دته د خوب میا شوي بس وای خوب دی خوب دی بس بل کار نشته خالی مز تر پازيږي او بیا ود کی دلیل څه ده وی الله وی چې وسير الله عملکم ورسوله خامخا ویني الله ستاسو عمل او رسول د الله ستاسو عمل ویني صحیح ده نو رسول سلام پیدا کنه عالم الغیب او ورځ کې حاضر ناظر عمل ویني لکه څنګه چې الله ویني دار چا عمل کده رزه کوي کده شپې کوي کارځه کوي کوي دا سه رسول الله عمل ویني نعوذ بالله من ذلک نو دلیل ہدایت نو ګوره توجه کا الله ظاهری او باطینی ټول اعمال ویني او پیغمبر علی سلام ظاهری اعمال ویني اوس په دې پوښوي کته وی چې دا زنه منم نو زه مزم تا نه منم ولی لګون تکي روسته لاړ شي یو پاڼه واړه وای 105 ایت را واړه وای دغه شان آیت بل مرাজি وقل يعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وای عمل کوي خامخا ویني الله ستاسو عمل او رسول د الله ویني او مؤمنان ویني وسو سره یو ټکی سیوا شو څه شي چې ول مؤمنون نو لکه الله وایي چې ستاسو عمل الله ګوري پیغمبر علی السلام هم ګوري او سو کی ګوري مؤمنان ویلاند خبر را تکوما ته مؤمنه کنه وی الحمدلله زه خو مؤمنه ما ها مؤمنه بس یو موټه را ډک د کانو نو زما د لاس کې څوک کانی نو چې هغه وي زه خو په دې نه پیګم ته بیا کافری ځکه الله خو مؤمنان ویني ایا ورته وای ما ته وای چې ما د بیگانه اوسه پورې کم کم اعمال کړی ما ته وخایا دی وې زه خو نیم خبر وي بیا به ته کافری نه دا الزامي جواب د دین مراد لکه څنګه چې مؤمن ظاهری عمل ګوري رسول الله هم ظاهری عمل ګوري او الله ظاهری او باطنی ټول ویني پوه شئ په مطلب دا آیت هم ده کنه دا یو د تخکاری بل ته نخکاری یو خبره دویمه په دې دوه آیاتونو کې وګوره نو اله عالم الغیب ولی وای چې نبی په غیب پیګنو عالم الغیب بیا د الله صفت خو نشو او د بل ایت کې د قشان 105 کې وای وستردون اله عالم الغیب والشهاده التم معلومه شو چې عالم الغیب یو الله دی دو خبرې شوې دریم د قران څومره آیاتونه چې دي ما مخکې تاسو ته بار بار ویلي دا غیب بیا سوې چې پې کې نفي د علم غیب د رسول الله نه چلو غلری خو پریدو نږدې وګوره د سورته توبه کې 101 آیت بالکل بس پانه راواړه وا یو سل یو آیات وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم نو دلته اوس ګوره نحنو نعلمهم الله وی مونږه پیژنو چې نبی ته وی عالم الغیب دی او په اعمالو خبري کی نو مدینه کې او د مدینې نه غیر چا پیر منافقان ولې نه پیژني عالم الغیب پیژني کنه نو چې نبی عالم الغیب نو دا ولې نه پیژني او لګ واپس لاړ شه دی ولسمی سپاره ته وګوره یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخبارکم تاسو تبانی کوي عذرونه پیش کوي نوې عذرونه م پیش کوي چرې موږ تاسو تصدیق نکو په تحقیق سره خبر را کړې د موږ تعالی د خبرونو تاسو نه الله خبر را کړی نو چې نبی علی ملغیب نو د الله خبر ته ضرورت وو بیا خو باغه پخپل پوی ده کنه مړه خو ززا سړیانو سبه وې دی بازي خلکو ته او قران د دین ډک دی چې نبی عالم الغیب نه د مخکې تیر شوی دی سورته انعام 50 امام آلوسی پر روح المانی کې لیکلی دی ترکیب په لحاظ تاسو وګورئ وسير الله عملکم ورسوله دا سین خو د استقبال قریب د پاره کنا یرا پیل لګنا الله دا غیر د پاره سره فاعل دی دا عملکم مضاف مضاف الیه ول څه شه دی مفعول به دی او دا دا معطوف علیه شو وو حرف عاطفه رسوله مضاف مضاف الیه دا دویم فاعل دی د چا د پاره د سیاره فعل د پاره نو ګورا د دې یو یرا فعل دو فاعل دی یو الله او دویم څوک رسول نو دا څه به ویلې وکنه چې وسیر الله ورسوله عملکم خامخاوینی الله او د الله رسول ستاسو عمل داسې پکارو کنه چې دواړه فاعلان مخکې کړي وي ځکه قانون دا د اول فعلی بیا فاعلی بیا مفعول نو دې کې د دواړو فاعلانو په مینس کې مفعول مینس کې راوړل روح المانی لیکلی دا خبره ځان سره یاد کا ولی د پاره د خبرداری ورکولو په دی چې په دې دواړو رؤیتونو کې څه شه ده تفاوت ده جداواله ده الله ظاهری او باطینی دواړه حالات د انسان ویني او نبی صرف ظاهری ویني باطینی نه ویني اوس په شپه دی باندې دا امام الوسی روح المانی کې لیکلی دی او تفاسیر چې څومره ګوري نو دین مراد ظاهری اعمال دي یعنی ابن کثیر لیکي سيظهر الله اعمالکم للناس فی الدنيا او مدارک وی ام اتنیبون ام تثبتون علی کفرکم په دې طریقه باندې چې دا ستاسو عمل ګوري دا نه چې ستاسو په یو یو عمل باندې پیغمبر علی السلام کې نه خبر دی نعوذ بالله بیا به واپس شي تاسو هغه ذات ته چې په دې په پټو ښکارو بس خبر به کی تاسو پاره چې تاسو کم عملونه کول زرد چې دی به قسمونه خوري په الله چې کله تاسو واپس شي دیتا دې د پاره چې تاسو مخواړه وې د دینا پس مخواړه وې د دینا یقینا دې چې دینو پلید دی او زید دې جهنم دی بدله ده په سبب دا غي چې دوی کوم عملونه کوي قسمونه خوري د تاسو د پاره د پاره چې تاسو خوشاله شئ د دینه که تاسو رضا شئ د دینه نو یقینا الله نه رضا کیږي د قوم فاسقانو نه الاعراب اشد کفرا ونفاقا اوس نور حالات باندچیان چې دي باندو والا منافقان یا عام خلق سخت دي په کفر او په منافقت کې واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله او لایق د دې دي چې په نشي په مطلب داغه چرا لګلی دی الله علی رسوله پر رسول خپل باندې والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمت والا دی ومن الاعراب بعض د باندو والو نه منغدی اتخذو چې غنی ما ينفق هغه چې خرج کوي مغرمن تاوان ويتربص بكم الدوائر او انتظار کوي پتا سو د حوادثو مصیبتونو عليهم دائره السوء په دای باندې حوادث دی حادثه دی وینا کارا خيري دي یا خبریه ده په دای به حادثه ناکارا او الله دې سميع عليم اوریدونکو او پوام ومن الاعراب بعض د باندو والاونا اوس پکې خه خلک هم وښتا باندچیان دو قسم دي یو هغه دي چې هغه د ناکار صفاتونه د هغه ذکر شو او بعضی پکې خدي قرطبي لیکلي دي دا باندو خلک ولی سختي په بيدینه کې او اسهم ویل انهم ابعد عن معرفت السنن دی د سنتو د پیجندو نه لري دي باندو کې اوسېږي جمعات لنزي درس لنزي بیان لنزي حتی چې جمعې مزلم ناراضي چې چرته بیان واوري زړه خود انسان نرميږي او اثر په انسان کېږي د دین د خبرې دا اورېدو سره دی د دین لري دي نو زکه او یا قیل لانهم اقصا اقصا قلبا سین سرا اقصا قلبا واجفا قولا واغلظ طبعا زکه دای سخت زړونو والای او د دې خبرې هم ډېرې سختي طبيعت هم سختي او ابعد عن سماع التنزيل او د قران د اورېدو نه لري باندې سختي باندې په غرونو کې چې د غر علاقه خاصم سخت ده بیا د باندو جو نورم سختی لرګي براوړي خشاک براوړي او پانه به بزول راوړي او ساروی به بوزي او غیا براوړي او هغه غټي تبخي جو دی بل تبکوزي جو غرب غروب به کنه نو دا ډیر ګران کار دی دا زما واست کار نه دی ما ته به کې شپه مونږ نو دا چې کله د دین نه لري او صرف په دې کې ماحول کې پاتې کیږي نو د باندو د خلکو زونم سختی او دقه شانه داغه دا خبرې نه دي خبرې چې سره عامه خبرې کوي نو ته دا ما سره جنگ کوي خبرې هم سختی لچک پکې نه او طبيعت هم سخت دي ځکه سخت علاقو کې پاتې شي کنه ولې غر سخت دی کنه علاقه سخت ده ايو سړیو اب کور کې خزه تار او رز غوساو او تبوی چې تسبو ساړای نو ټک کار نه په کور کې د سره پمپ دی او دینه چې دینو هر وخت لوخي دوبونه خالی او جوړې جامې وینځلې نشي او دا لغونه سپور د داسه پاکولې نشي او دا یو غوا یا میخه د داله شلې نشي او ګډ غیا وته نشي کولای او کله د سر تړلې چې سر می خوږي او کله د خپې تړلې کنه ا د کار نه تم ځان ته خزوي خزي ورشه د غرونو علاقو کې دي چې هغه سار پاسینو پټی کې کاروم کوي او واخم راوړي او غیام راوړي او سارویم مړی او او لکه ماشاءالله خې تکړه او د ګنټه ګنټه خو بو پسې سفر کوي الته نه منګیر ډک کړي او هغه کور ته راوړي او داغه منګیر وخت دوه ډکی او تا کر په کور کې وبنای هغه بوتل چې سړیا د غرونو خزه کلکی او موږ خداواري خزي موږ دون کلکی نه یو هغه ویلو خو یو شان خزي دي نو دا پکې د غر او د واره سي ولکه دا تاسو څه به راست شي وي هغه خزه ویل دا به څنګه پویو مخدایا دا چې د غر خلک صحیح کې او ما مغه سره برابرې نو دې سړی کور ته ونی راوړې وي کور کې ونی وکړلې نو د خزه ته وی چې دا بوټي می کرلې دي او دې بخیال کې دې په سفر لاړ هغه وته ویل ښا نو چې دې په سفر لاړ هغه د نر لور ویل کما ته یو بوټ واچو نو ښا هغه بوټي نو بکول نو هغه وچو چې وڅو نو دې سړی وتل چې ګورا تا ته ما دا یو سګوټه والا کړی دی او تا د دې د بو خیال نه کړی دا دې وسکل دا ولی هغه وی سړیا دی یو سګوټو ته خو بزو بو واچو من دې غر کې چې دا دونه ونی ولاړی دی کنه نه به سګو بکې نو هغه وتل چې هغه خو د غر ونی دی خو کلکی دی کنه هغه له خود وبو ضرورت نه ادا دا واری دی دی له وبو پکاري نو ما خو د تم دقه ویل چې د غر څنګه ونی کلکی نو خزیم کلکی او تا به نه منله ان اوس دیو منله چې رستا دا خبره صحیح ده د غر چې کسړی دی که د غر زنانه دی که د غر ونی دی که د غر ساروی دی دا د اواری په نسبت صحیح کلکی ولی هغه علاقه سخته ده او اوار غرور به زوخر او کټ کې زمله او پاسه او سړی کې ناراضتی راشي د باندې خلک خ خلک هم پکشتا سادهګانو می علامه ابن قیم رحمت الله علیه کتاب دی اخبار الحمقا والمغفلین اکی ډیر خسته علمی لطائف اغلی کی د باندې یو سړی هغه راغی خو هغه چې تا پویدا عربي وکړه په معنا پویدا ایو مولا په سینیت وتاړه ا دې خو باندې والو هغه مولوی صاحب د سار مانزه یا بل مانزه کې جهرن قرات کو نو هغه وی الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله دا د باندې چانو د مزمت شروع دا سړی وي د سره ګوره زمي لاو شم زیولی د موس ما پسې لګیا شو کنه نو چې مولا سلام وګرځو کوته کې وته ونیو غرب غرب غرب غرب وي ته موږ کې ګټه د خلکو غیبتونه کې ته موږ پسې لګیای نو چې وی وو کنه مولا پوښو ما خو ته نه یاد کړو تا چې ویل چې العرب واشد کفرا و نفاقا وای درو الله یعلم حدود منزل هغه پوښو چې وو دې جوړ باندې چو او دا خدایت پکې راغلو انو خلکو جنگ ما خلاص کړ بیا څه زمانہ پس دا باندې چی راغې نو هغه مولا بیا دا بل آیت وای ومن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله چې باندې چانو کې خ خلقم شتا په الله ایمان دی په آخرت ایمان دی کمال چې خیرات کې هغه ثواب غني سبب د دعا د پیغمبر غني صفاتونه ولا شروع کړل کنه د ایت کې خو صفاتونه دي د چې سلام وګرځو وي سړی باندې جوړي والو اثر کړي دی ښا سړی برابر شوی دی اوس چې د جنگ غلط خبرې نه کړي نو دا باندو والا کې خلک هم نه کارامي بعد د باندې چانو ناغری چې مان لري په الله او پرز د اخرت و یتخذ ما ينفق قربات غنی هغه چې خرج کوي سبب د ثواب عند الله یا سبب د نزدېکت عند الله په نزد الله و صلوات الرسول او سبب د دعاګانو د پیغمبر علی السلام خبردار یقینا دا خرچی د دی دا سبب د نزدېکت دی د دی د پاره زر دې چې دنه بکې دی لره الله په خپل رحمت کې د مؤمنانو درې اقسام یو المجاهدین چې کوم د الله په لار کې jihad کوونکي دي دویم القاعدین المسرعين فی التوبه چې هغه د jihad نه پاتې شوی دي جهاد ته نو تلی خو بیا ډایرک سو کړل توبه وسته پای کې تلوار وک والله توبه قبول کړه دریم القاعدین عن الجهاد المتکاسلین فی التوبه چې جهاد نوم پاتې شوی او هغه په توبه کې سستی کړي و نو دا غي د توبې قبولواله تر 500 ورځې پورې بیا دغه خبره زنګډولې شوی او ایثار شوی دا براشي 106 کې بیا رد کوي په بازه کارونو د منافقانو د پاره د دې چې مؤمنان د اغه نظام وساتي بیا به ترغیب ورکړي جهاد ته او منه به وکړي چې د مشرکین لپاره به بخنه بالکل نه غواړي بیا به ترغیب ورکړي اتباع د پیغمبر علی السلام ته او صورت بخلاص شي په توحید مسله باندې والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار اوس دا سوق دي سابقین سوق دي او داغه تابعدار سوق دي سعید ابن المسیب رحمت الله علیه وی سابقین نه مراد هغه خلق دي چې کم اول اول مسلمان شي صلو ال القبلتين چې هغه دواړو قبلو ته منځونه کړی بیت المقدس ته او بیا بیت الله ته هغه خلق عطا سے وای د دینه مراد بدر والا دي چې دا ول جهاد کې شریک وو غټ جهاد شعبی سے وای چې هغه خلک دي چې کوم د نبی علی سلام سره بیعت کړو پاغه حدیبیه کې سو کوئی دا هغه خلک دي بس چې د هجرت نه مخکې مسلمانان شوی مکه کې او یا مدینه کې خو چې هجرت نه مخکې سیدا یو قول دا شو چې دغه اولنی صحابه شو والذین تبعوهم باحسان دینه مراد هغه صحابه دي چې د دین رستو د دې تابعداري کړې ده او ایمان راوړې ده نو د ټولو صحابونو الله پاک سره خوشاله دي الله اکبر څونه خسته خبره د دې آیت نه صفا ستره دا خبره معلومه شوه چې شیعاګان هغه د رسول الله د صحابه او دشمنان دي خصوصا د ابوبکر صح ابوبکر هغه شخصیت دی او عمر هغه صحابه دي چې دا په سابقینو کې دي اول اول مسلمانانو کې دي نو څنګه چې دینو دین الله رضا دی او ته خپه نعوذ بالله تو ته کافران وي څوک چې صحابه او ته کافر وي په خپل کافر او رستو به ان شاء الله سوره فتح کې بیا راځي اغه ځکه مزه تاسو سره غنو تفاسیر په حواله وې چې څومره تفاسیر دالی کلی دي چې دا آیت رد دی په شیعاګانو او دا دلیل دی په کفر د روافضو باندې چې هغه لیغیظ به همل کفار هغه د صحابه په صفت باندې سکیږي غوسه کیږي چې صحابه بدګنی دا کافر قران ته کفار وای صحیح شو خجی نو یاد شو دا آیت د دې آیت کې د سابقینو نه او د تابعینو نه مراد ټول صحابه اول صحابه ورستو الله د ټولو ناراضه دي او الله وی الله د دې د پاره جنتونه تیار کړی دی الله الله چې دا غي د ونو د لاندې بنیرونه روان او دی په پای کې همیشئ ابو بکر عمر دا د هغه عشره او مبشرو نبی چې نبی علی سلام دا غي د جنت څخه کړی دي زیری ور کړی دي او بیا هم شیعه ګان وی دا کافر دي نو چې دغه شیعه کافر نه بل کافر بسو صحیح شو دویم توجه کوه ډیره قیمتي خبره ده والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار د دین مراد ټول صحابه د رسول الله دي په خیر القرون کې تیر دي کنه اوله پیړۍ چې کم صحابه دي ایمان ته وړاندې شوی دي کاغه مهاجرین دي کاغه انصار دي ټول والذین تبعوهم باحسان دینه مراد تابعین دي او د دې دوه مطلب دي یو اتبعوهم باحسان چې د صحابه او تابعداري کړي د په خو کارونو کې چې کم کار داغې نه خدای شوی داغه نه چې کم خ کارونه کړي دي پاغې کې د صحابه او تابعدار دي یا د صحابه او تابعداري کړي دا داغې په خيسته صفاتونو بیانولو کې چې د صحابه او صفات بیانې رضی الله عنهم دقه ترستنو خلکو نه او د صحابه ټولو نه به الله سي خوشاله او دی به د الله نه خوشاله د دینه دا معلومه شو چې څوک د صحابه او تابعدار دی لکه څنګه چې صحابه نه الله خوشاله دی نو دا غي تابعدارو نه به الله پاک څنګه هغه خوشاله الحمدلله اهل السنت والجماعت هغه وی الصحابه كلهم عدول صحابه ټول عادلان دي او زمونږ د ټولو صحابو سره مینه ده مونږ له ان شاء الله الله رضای او الله به مونږ له پدې وجاجر او جنت راکړي وای شي کنه ځکه چې د دې آیت معنی دوی مدا شوا نو دې کې بیا تر قیامت پورې چې څومره خلک دي دا ټول داخلي دي شي چې ته اولنو کې نه خداغي تابعداري داغي په خبرو چلیږي نو تانه به الله رضای حل شو والسابقون الاولون وړاندې کې دن کې ایمان ته اول د زمانه په اعتبار من المهاجرین د مهاجرین نو ول انصار او د انصارنا والذین تبعوهم باحسان او هغه کسان چې د دې تابعداري کړې ده اوله معنا یعنی د مخکنو صحابو نه رستو ایمان راوړی دی په خو کارونو کې یا تابعین مخکنی کې ټول صحابه نو هغه کسان چې هغه صحابه خو نه دي خو تابعدار د صحابو دي په خو کارونو کې یا په یادولو د خو صفاتونو داغې کې رضی الله عنهم ورزوان رضا به الله د دینا او دی برزای د الله نه او تیار کړي د الله دی د پاره جنتونه چې بهږي بلاندې دونو دا غین نیرونه همیشه به پای کې همیشه او دا د کامیابی لوی و ممن حولکم من الاعراب منافقون او دا غچان چې غیر چا پیر دي تاسو نه د باندو والو نه منافقان دي ومن اهل المدینه او د مدینه کې هم د مدینه والو نه مرضو علی النفاق کلک دی په منافقت باندې لا تعلمهم تن په جنې غیلرا نحنو نعلمهم منګ پیجنو هغه لرا دینه دا معلومه شو چې د ګور نبی نه پیجنې نو بل څوک هم نشي کنه نو یو سړی باره کې دانش ویلې چې دا ګنې خامخا جنتی دی یا خامخا جهنمی دی دا پته یو الله تعالی سنعذبهم مرتين خام خاضر دې چې عذاب ورکو مونږه ته دوه کرتا دو کرته کم عذاب دی یا خو علما یو عذاب چي دی هغه د دنیا دی د دنیا عذاب داغي شرمول او رسوا کول دي چې دیلا به منګ یو د دنیا عذاب ورکو دنیا کې به منګ سکواله کا و شرمو نبی علیہ السلام په منبر باندې ودرې د جمعې پرز خطبه ویلا او الله ورته خودلی چې دا پلانې پلانې پلانې دا منافقان دي نو غوي یا فلان او جی امام مجاهد وی اول عذاب د دې چې دنو په قید او دارنګي وجل دی قید کې را وستل او وجل دی دوی مذاب هغه د قبر دی یا اول عذاب چې د دنیا حدود په دې قائمه ول د شریعت او دویم د قبر عذاب دی یا اول عذاب دا دی چې کله پرشته راشي او روح ته اخلي نو په دې مخونو په کناټو کناټو به غربي او دوی مذاب چې دنو هغه بیا د قبر دی نو دینم د قبر عذاب معلوم شو صحیح شو مردو علی النفاق کلک دی په منافقت باندې ته نه پیژنې غیلره منګه پیژنو غیلره او د کې نفي د علم غیب د نبی علی السلام نه چې ګور نبی علم الغیب نه دی زرد چې عذاب ور کومنګه دی ته دو کرت او بیا به واپس شي غي عذاب لوی ته چې د جهنم عذاب دی واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطو عملا صالحا واخر سیئا دا غدوی مډاله چې جهاد نه پاتې شوی مؤمنانو منافقان نو خو توبه کې تلوار کړو دا یو قول دارې چې لس کسانو دویم دارې چې شپک کسانو او یو قول دارې چې اتو سو کوئی پینزو سو کوئی دری والله اعلم خلک سخلکو دی د غزوه تبوک نه پاتې شو نو چې پاتې شو ډیر خپو چې دا ولی نبی علی سلام چې کله نارانیز دی شو کنه نو د کور نه رسې راوړلې پړی او د مسجد نبوي ستنو سره چاته وی چې شابه داس پړې موږ نه تاو کو غوټي ورکه خېټ لګي مسجد نبوي د ستنو سره ځان تړلې و نه ولاړ نبی علیہ السلام عادت بداو چې کله به د سفر نه راغی نو اول بچرته ته جمعه ته نبی علیہ السلام چې جمعه ته وردن نه شو لکه وې دا سړی چا تړلې دی وی یا رسول الله دا ورته منګ ویلو چې منګ له و تړې دلته ولی یره جی بس غلطی را نه شوې ده جهاد لپاره شوی اوس موږ په خپل عمل ډیر ستومانه یو موږ دلته ځان تړلې دي دا زمونږ ویو چې الا به موږ دلته نه زو چې رسول الله زمونږ د غوټي پرانی سي دا به دلیل دی چې تا موږ ماپ او که تم نه ماپ کینو بس دغه شان به تړلې ولاړ یو مړ به شو خو ځان نه پرانی سو نبی علیہ السلام وی چې نه زما سکار دی چې تاسو ځان تړو زم پرانی زما چې ترسو ما تعالی نه ویری زم کوته نه درول الله پاک وحی راولېګل چې خیر دی دای معاف بیا نبی علیہ السلام دای سکل معاف کړل پرای نستل او زکات هم ته قبول کړ نه ته اشاره ده واخرون نور کسانه طرفو چې غي اقرار کړو به ذنوبهم په خپل ګناونو باندې ګناونه سو چې هغه د جهاد نه پاتې شو خلطو عملا صالحا د ګډوډ کړو عمل نیک واخر سیء او نور بد نیک عمل سو چې هغه تلوارو په توبه کې دا نیکی شو کنه او بد عمل سو اساریدلو د جهاد نه اصل الله ان یتوب علیهم قریب دی الله نه چې مهرباني وکي په دای باندې اسامن الله واجبون دی نو خامخ الله مهرباني به وکي په دای او یقینا الله بخنه کون کې مهربان دی خذ من اموالهم صدقه قبول کده د مالونو صدقه دعا مولو غواړه الله دې اوریدون کې او پوام علم یعلم ایدې نه پويږي یقینا الله دغه الله قبلې توبه د خپل بندګانو نه ترغیب دې توبه ته ویا خذ الصدقات او قبلې صدقو لرا او الله چې دې دغه الله دې هو التواب الرحیم هم دې دې توبه قبل ان کې مهربان وقل اعملوا وای عمل کوي خامخا ګوري الله عمل استاسو رسول د الله مؤمنان بیا به واپس شي تاسو هغه ذات ته چې په دې په پټو ښکارو پس خبر به کی تاسو پاغه چې تاسو کم عملونه کوي د سیت مخکم تیر شو د کې مؤمنان او رسول ظاهری عمل ګوري خدا تکرار ولې وکړ آلته د منافقانو عملو دلته د مؤمنانو عمل شونه تکرار نشو واخرون مرجون لامر الله دا دریم قسم دا درې صحابه دي چې دیم پاتې شوی خدای له کستنو سره ځان تړلې نو مخکې نه توبه نه وایسته نو دای چې نبی علی سلام کله راغې نو بیا نبی علی سلام ترال یو یو براتو خپل عذر به پیش کوو وګدا واقعا د مسلم شریف نقل کړي دا امام نووی په باب التوبه کې دا راوړی دی ریاض صالحین کې چې کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ وای چې زر عالمه نو نبی علیہ الصلات والسلام ما ته مسکې شو او داسې مسکې شو لکه چې غوسه و او دغه واقعا بیا ځان له حدیثو کې وګورئ کعب رضی الله عنه وای ما چې نبی علیہ السلام را نږدې شو کنه نو ډېرې باندې را تیا دی وی چې دا باندې به کم دا خو چې رانږدې شو غار سره نه لری شو مې چې رښتیا رښتیا ورته ویم چې ورلم او نو ما نبی علیہ السلام ته ویله چې رسول الله زره jihad نه پاتې شوم ولی تا خو سورلې اغستې وی ته خطا کړوي ما وته کې بل چا سره کینه مانو زبو ته ډېری باندې وکم خو تا ته یو بانم نشم کولای کتا ته دروغ ویم نو الله به سزا را کوي بیا کته مې معاف کی هیڅ عذر مې نه وځه پاتې شوی ما نبی علیہ السلام چې تا رښتیا وي نو بس زستا په باره کې فیصله نشم کولای بس الله بس تا فیصله کوي عزت پاسه وې زرا پاسه دم نو داسې د نور صحابه مو ته دغه شان ویلو واغیل هم توبه نه قبول کړي چې تاسو فیصله به الله کوي دا درې صحابه د دې خبره رسته شوه واخرون نور کسانو مرجون لامر الله چې رستو شوی د وجه د حکم د الله نه د دی په باره کې اما يعذبهم یا به عذاب ورکې الله دی ته یا به مهربانيو کې په دی باندې او الله چې دینو بخت پو یو حکمت والاره والذین اتخذوا مسجدا زرارا اوس دې ځنه بیا د منافقانو بیان والذین کسان اتخذوا مسجدا زرارا چې غي نیول او جمعه د پاره د zarar و کفرن او د پاره د کفر و تفریقا بین المؤمنین اصل کې قصه سوا دا یو سو منافقانو په مدینه کې هر دور کې داسې منافقان وی چل ول سره غس تخفی بوي نو دا په منافقانو کې یو منافق مخکنه د اغنم ابو عامر او دا په جاهلیت کې ډېر لوی پیروخه دا خزه سړی بو تر اخلاص او بس د خ دکانداری چلیدله نبی علی السلام چې راغې نو د دکانداری خراب شو بیا به څوک نو ورتل پیر سیب کار خراب شو د نبی علی السلام خلاف شروع نو دې د نبی علیہ السلام سره دښمنی شروع کړه اخر دا چې د مدینې نه او تختید شام ته لاړ چې شام ته لاړ په شام کې اوسېده او دلته به د خپل یارانو منافقانو سره کانټیک وکنه مشورې به یې کولې چې سبق کو څنګه به د خلاف کو څه چلو کو نو د ورته ویل چې داسې کار وکړي تاسو چې دینو یو جماعت جوړ کړي اسه خو چې راغونډېږي نو بیا به خلک کوی تاسو څه کول او سره را جمع شوي او څه څه چلو کو خلک به نه خبرېږي نو جماعت ته مونږ د تلو نور مونږ څه کول د مونږ په بانه باندې تاریخ وړي کنه نو مونږ لبا راغونډېږي او خپل مشورې به پټي پټي کوي چې جماعت ته تلو ته خدای کور کې ذکر کوي عبادت هم کوي دام کوي نو وې د څه کار به کوي چې دې کې به تاسو د یو یو مرګري ذهن جوړوي ځان سره به مرګري کوي او چې کله تاسو منظم شوي نو زبا اغل ته چې دینو د هرات د روم بادشاہ سره خبره وکم هغه د مسلمانانو خلاف ابره له پوج راکی زبا دې زنام له وکم تاسو په مدینه کې وای نو ټول بملو کو د مسلمانان به ختم داسې یو ګیم جوړ کړو رسول الله سلام عالم الغیب نو د منافقانو زې برابر کا او پای کې چې دینو جمعات شروع وی رجی مون سره دلته کمزوري خلک دی بوډاګان دی او غریبانان هغه تلین شي معذور دي او کله باد یو بارانی کنه لکه جمعات زمنګ نه لري دي نو دلته به موږ یو نږدې جمعات جوړ کو نو ځکه الته خو به درځو خو لکه وخت نه وخت به پکې سړی مونږ کوي ا دا کمزوري به پکې ځان لې و جمع کوي د جمع نه پاتې کیږي نبی علیہ السلام یې جمعه ته جوړې دي نو جمعه ته جوړ کړ چې جمعه ته جوړ کنو بیا رالل نبی علی سلام ته وی چې تو سراشه او اول ابتدار له تاسو وکي مقصد دا و چې دا خبره مضبوطه شي چې بیا موږ ته څوک وای کنه چې تاسو خدا جمعه خنه دی او دا تاسو د دین خلاف علاقه ته د رسول الله نه خپېږي هغه په کې موږ له ابتدا کړی دا نو نبی علی سلام دې لره وخت چې دا خبره مضبوطه شي یعنی دې د دې قائل نو چې باب مبارک شي دې چې مبارک کو نو خلاف ولې نو اغا نبی علی السلام ته وی چې کتاب او تاسو وکي اول مزبر علا پکې تاسو راکې نبی علی السلام ته چې اوس خو بيخي ټیم نشتا او زه د تبوک په تیاری کې ما اغه لم صحابه تیارو ما جنگ لا او زم ځان تیارو ما ورځ زندګی دي زروانېګم چې ان شاء الله تبوک جهاد وشي واپس راشو نو اول به پکې زده لګ امامتي وکما او جماعت کې به مون چالو شي د ویزه داسې به وکړو تبوک ته به صبر وکړو نبی علیہ الصلات والسلام ته الله پاک وحی راولې ګل چې کله نبی علیہ السلام راغې نو دی وته ویل چې یا رسول الله وسو موږ لراشه تا موږ ته ویلو نبی علیہ السلام اراده وکړه نو الله د آیاتونه راولېګل چې دی جمعه ته لانر شي دا د الله کور نه دی دا د الله د کور د مقابله د الله د کور مقابله کې د مسجد نبوي مقابله کې جمعه جوړ شو او د الله د دین خلاف یو مورچه د منافقانو تیار شو دی کې د عبادت نه کې دی کې به د مؤمنانو خلاف مشورې کوي نو نبی علیہ السلام ته چې پته ولګی دا صحابه ولېګل وی ورشي دا جمعه چې دین وسوځوي الرګي ولا وسوځول دیوالونه ولا وغورځول او وی په دې ځای کې بډیرانو نه غورځوي دا د خدای کور نه دی دا ضرر د zarar ځای دی نو دې کې بډیرانو نه غورځوي منافقان ویل ګوره موږ د خدای کور جوړ کو دیره لوران ک دا کوم مسلمانی دا دا کوم دین دی ولی خبره بل خواته وکړه الله دا قانون راولېږي والذین اتخذوا مسجدا زرارا هغه کسان چې غي جوړ کړي د جمعات د پاره د zarar یو چې مسلمانانو ته zarar رسي دوی مو کفر او د پاره د کفر چې کفر پکې کوي درې مو تفریقا بین المؤمنین د پاره د جدای را وستو په مینځ د مؤمنانو کې مسلمانانو کې ډلې جوړي دریم و ارسلورم و ارسوادا لمن حارب الله مورچه داغه چا د پاره چې چا د الله خلاف کړي دي ابو عامر الراهب له مورچه جوړي ورسوله د الله د رسول خلاف کړي دي ایله مورچه جوړي من قبل پخوا ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى او خامخا قسمونه خوري دی چې مونږه اراده نه کړې الا الحسنى مگر دنه کوي ګور قسم به مخړه والله يشهد انهم لكاذبون الله الله ته خو پته وکنه چې دوی دروغ وایي الله گواہی کې چې یقینا د خامخا دي دروغ جن لا تقوم فيه ابدا مودرګ په دې جمعات کې همیشه ولا ولل مسجد لا مسجد خامخا غ جمعات اسسا چې داغي بنیاد کې خودلې شوی دی علت تقوا په پرزګارۍ من اول یوم دا ول رزنا یا دی وخت کې دا کاغذ دی ټالټ پیپر په دې سړې چې کم دینو پاک شي خو بیا هم د څه نه پاکيږي چې ګنې د وبو پشانه ها نو داغې نه پس چې تا کله په اولټه استنجا وکړلا نو داغې نه بعد په وبو باندې استنجا کول دا زیات طهارت شو دا مستحب دی فرض واجب نه ده مستحب ده صحیح ده نو صحابه کرامو صفت الله دا او که نبی علیہ السلام صحابو نه تپوسو کې چې تاسو څه عمل داسې کوي چې الله ستاسو مبارک وای چې یحبون ان یتطهروا وای موږ چې کله په لوټه باندې استنجا وکړو دا غي نه بعد په بو استنجا کوو نو استنجا بالماء دا چې د مستحب شو صفائی خشه دی الله پاک سره ډیر خوخي ها نو ټول بدن پاک ساته بعض خلک ویری استنجا ضروری خو نه بالکل ضروری نه خختک بری خالی زیړی نو په نور خو څه مزله نه کوي اور وخت بل مچان تاویږي ا د باز خلق استنجا ضروری ده ګوره وښوي کله انسان معده خراب ده او هغه چې دینو ټول کناټي لړلې دي هغه اوس چې دینو په بغیر د بو کله صفاکي هغه به وای چې بس ما په کاغذ یا په لوټه استنجا کړی دا خبره خلاصه ده لکه ته لکه د ماشومان او ته خو بسم لاس به وته نیسی پوښوي نو دا د دغه خلکو استنجا سنت نه ده د دې استنجا ګوره بیا واجب ده دا به خامخا چې د نو بیا دغه نه پس کوي په بو استنجا کوي هغه سړی استنجا سنت ده چې داغه معده ټیک ده او هغه چې د نو پلوټ استنجا وکړو که په بو ونه کې نو بیا لازمی نه ده صحیح شو دویم لا ینامون لیلۃ علی الجنابه طهارت داو چې ټول شپه په جنابت کې نه ود کیږي بهتره ده دا ګور اوس خو ډیر ناراستی ده مونږ کې مونږ خو چې ماسوتنو د کیګو کنه انو سکو اول واړه بولو کو بیا ود شو شتا او دس مات کو بیا ود شو د نبی علی السلام طریقه بداوا چې هغه په پاودس کې ود کیده بهتره خبره داده چې سړی او دس مات کی چې بیا او دسو کې ودشي چې او دس کې ودشي نو د قشانه کې یو سړی جنابت کې دی او دشو صحیح ده څه خبره نه ده خو بهتره داده چې سړی غسل وکي او بیا داغه نه بعد ودشي هیڅ پته د انسان د حالاتو لګ مرګ لراشي بل حالت راشي نو ته غسل وکه او د شنو دا بهتره ده البته که یو سړی او د شو نو جایز دی حتی کې د جنابت په حالت کې پښمنه کول دام جایز دی بعض خلکو باندې د پښمنی نه وخت یو دی وړته منډي وای الکه وس پناره بروجی نسی پښمنه وکا بیا داغه نه بعد غسل وکه سم مسله خو نه ده پښمنه پکې کولې شي روزه پکې نیولې شي جنابت مخکې دی روزه ونیسا خو چې کله دی روزه ونیولا سو به صادق نه بعد بیا په ځان جنابت تړول باندې روزه سکیږي ماتیږي ها که وستا احتلام دی خوب دیغه جدا خبره ده خو که قصدن مدن شو بیا روزه مات شو کفاره بد باندې بیا راځي خو لکه چې تا مخکې نه جنوبي د شپې نه نو سار ته په جنابت کې روزه سره نیولې شي څه مسله نشته حتی چې د جنابت په حالت کې چې دینو که زنانه پښمنه تیاری هم تیارولې شي څه ګنا په دې کې نشته ده لکه د باز خلکو چې سم عجیب سیستم دی غنا مخې له بدل راځي ته السلام علیکم دی کته کته ګوریو سلام جواب هم دراله که څه چل دی تا ته بخی چې زه په جنابت کې خدای له خوار ک وعلیکم سلام وایا دا خو بس دعا ده نو دعا بم تر کنه کې دا نشتا او دا که زنانه د جنابت په حالت کې ماشوم لپی ور کوي پي پلید نه دي پي مور کول شي ماشوم د نو هغه لپی ور کوي جایز دي یا یحبون ان یتطهروا هغه دا ده چې ځان مینه کوي چې ځان پاکي د ګناونو نه په توبه سره صرف دانه ده چې ځان ته سم صابون نیولې دی اوس سارو مخام لامبه او د ځان خیال ساتي او د جامو خیال ساتي نوې نوې او صفا صفا او د ګناونو نه ځان نه بچ کې خیره دومره نقصان نه لګه ګنا چې څومره نقصان ده نو خپا کواله سده چې سړی د ګنا نوم ځان پاک ساتي صحیح ده فيه رجال يحبون يتطهروا پدې کې سړی دي چې مینه کې چې ځان خپا کې الله مینه کې د ځان خپا کوونکو سره ګنا نم ځان پاک ساته او د پلیتو نم ځان پاک ساته افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ایا سوق اسس بنيانه چې هغه بنیاد کې خود د آبادی خپل علا تقوا من الله په پرزګاری د الله ورزوان نو پر زامن پیا سره خیر نغه د غورا امن اسس کنا هغه څوک چې هغه بنیاد کې خود بنیاد نه هودا بادی خپل علا شفا جرف نهار په غاړه دغه کند غورزیدون کې باندې فنهار به چوغرزیږي په دې سره فینار جهنم پور د جهنم کې به ان مع صاحبه دا کند وګرځيږي سره د صاحب نه اور د جهنم کې سمانا د دې کا منافقانو مثال د څه دی لکه سړی په یو جهنم په کند ولاړ او بس ناسا په کند او خوېږي اور ورځيږي سره د کند نو دیم چې مرشي ډایرک بچرته زی جهنم ته زی الله توفیق د هدایت نه کوي قوم پس ظالمانو ته لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتا فی قلوبهم همیشه وی آباده د دیغه چې دی جوړ کړي دی شک د دی پزلونو کې یره چې زمنګ د جمعه توران کو دا خو موږ د خدای کور جوړ کړو دا وکړو خدای به وی خدای بتاو وی چې د خدای کور د غلط مطلب د پاره جوړو الله تعالی ته نخ کاری سه چې جوړ کړو د دا پری به تند یو شک به پزړونو د دای کې الا ان تقطع قلوبهم مگر دا چې ټوټي ټوټي شر د زړونه انی هلاک شي والله علیم حکیم الله دې په یو حکمت والا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه اوس چې دې ترغیب ال الجهاد ان الله اشترا یقینا الله غستری د مؤمنانو نه نفسونه د مؤمنانو او مالونه د مؤمنانو زکه دی له بدل کې د جنت الله الله الک ناشنا سودا دا الله اغستون کې دی مؤمن خرڅون کې دی الله وی چې څوک ایمان پکې او د جنت تم کوي نو دې به نفس او مال مال را کوي لکه اوس ګوره ها نفس بسنګ الله لور کې د الله د حکم تعمیل به پکې اوس الله وی یا ایه الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے د ایمان والو پتا سروجه پر شوی دا اوس ګوره مؤمنه مؤمن ته الله وی پتا مې روزه فرض کړه الحمدلله ټول تاسو روزه یې کنه روزه والله چې د کم سړی به وو تړنه کیږي د کم سړی به ډوړې تړنه کیږي د جیمی کې خو زړې ته شوګې کیږي او چې لا درس وکي بیا خو نورم زړې وګې شي کنه خو اوس تا تر ماخه مزان ټینګ کړی یو میاش خوراک بند سکاک بند خواهشات بند او ته ماخامه پورې چې دینو په دې روزه خو لګرځي داغه تسلیم د مبيعي دی مونږ در باندې فرض کړی دی پنځه ټیمه مونږ کې jihad وخراغه څنګه چې دی وخت کې تروجه ته مخ کې کېږي او مونږ کې نازنه چې بیا د jihad په وخت کې بیا وې کاش چې وسخزوي چې را باندې نوې پرس بیا به دک شانه jihad لمزي د انفاق وخراغه نو تاسو صرف نفس الله لنه دی ورکړې معلوم دی ورکړې چې بیا دا معلوم را واخلې او د الله په لار کې ولګې کنه دا وست د الله چې سو خم د الله حکم راضي په سټیم کې راضي چې ته لبیک الله دا خوستا نفس دی ما تعالی درکړې دی دا مال ستا دی الله ما تعالی درکړې دی نو بس ته قربانې ته تیارې نو الله وی جنت 24 غنټه تا ته په انتظار دی وای شو کنه ان الله اشترى من المؤمنين یقینا الله غستی د مؤمنانو نه نفسونه د دی او مالونه د دی زکه چې دی لبا الله جنت ورکي یقاتلون فی سبیل الله نو ما نفس ته څنګه غسته ده داسې نه چې ګنې بس دا بدن وړي نه یقاتلون دا نفس بستایي خو چې څو وخت د الله د حکم ضرورت راځي نو تبه سکے تعمیل به کې جهاد به کې د الله په لار کې نور به وجنی او دی به وجل کېږي دا وعده ده په الله باندې حقا په تورات انجیل قران کې الله ټول کتابونو کې الله دا وعده کړی ده ومن اوفا استفهام انکاری سوک دے ډیر وعده پورا ډیر پورا والے کون کې پخپل وعده من الله د الله نه نو اسوک نشتا د الله نه ډیر پورا کون کې د وعده زوکی سوک دے معنا نشته ډیر پورا والے کون کې په وعده خپل د الله نه اسوک السائحون سلورم السائحون روجدار روجی نسی یا السائحون منا سفر کوونکی د علم د پاره او د دعوت او تبلیغ د پاره ګرځي د الله په ملک چرته کمځه کې عالم یا غنه قران زده کوي حدیث زده کوي مسافری او دارنګي داغه د بیانولو د پاره ګرځي تر دې پوري وو نه دی راغلی وسوي چې ونا هونان المنکر من کون کې د نارواونه اوس چې کم دین وو راغې ونا هونان المنکر دا ولی علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی اشاره دیتا دا چې आवाज امر بالمعروف پیدا نه کوي دا کمال نه دی تر سوچ دې سره نهي عن المنکر نه مرګري شوی یاد شو بعض خلک فضایل خو ډیر بیانې او د منکرات رد نه کوي دا څه پیدا نه ده ښا الا به پته لګي چې ته د منکر رد مو کې دا شی ناروا ده دا مکوا نو بیا بس تا پته ولګي او ثواب به ملکی دا نیکی بیانول خو آسان کار دی چې کله د منکر رد کې نو بیا به پته لګي دویم دی ته واو سمانیه وای د عربو قانون دی چې دی تر وو پورې چې دی کنه یو شی ذکر شي نو دا وو پکې ناراضي او چې کله اتم شي نو بیا وو راضي دی ته واوي سمانیه وای دا قران کې ډیر راضي د قشان مثالونه التم وګوره سورته تحریم راواړه او تکړه شه پنځم آیات سورت التحریم آیت نمبر 5 پنځم د سورت تحریم بالکل د اتشتمی سپاره اخیری سورت عابداتن عبادت کون کی شپغم سائحاتن روجدار وم سیباتن کونډه او اتم و ابکارا او پیغلی ګورا وو په سیم نمبر کې راغی اتم کی دا عربی قانون دی اته چې راضی نو وو بو سر راضی د نورو کې وو نو سورته کهف لګراواړه وای 22 آیت زر دې چې دا اهل کتاب بوای چې دا اصحاب الكهف چې دینو درې کسانو سلورم د دې سپیو او وای دې چې پنځه کسانو شپږم د دې سپیو رجمن بالغیب دا ټول په توپ باندې وشتل دي نو ګوره سلاستون سره بیا رابعهم راغله ده وو پکې نشتا نو دا د عربو طریقه ده دلته ځکه وراغي ما کان لنبیین والذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین اوس پدې کې څنګه چې ګورا ته د الله د پاره jihad کې څنګه چې ته د الله حکم منې دا مخکنی صفات د الله د پاره ځان کې راوستي دي نو دا بنوي چې زمون مثال ټماټر ډیر سګي لګو ښا د الله د دین د پاره با د الله د دین د مخالفینو نه بایکاټ هم کې پوه شو کنه د الله د دین د مخالف چې دی باغی چې دی داغه نه بایکاټ بوم کې نو اوس هغه مقاطعه ده تر دې پورې کستا خپلوان دي خو چې کاپیران دي مشرکان دي هغه له بخنه د الله نه نه غواړي الله وی ما کان لنبی ما کان لنبی ندی جایز د نبی د پاره والذین آمنو دای کسانو د پاره چې مان راوړې ای یستغفروا للمشرکین دا چې دای بخنه غواړي د مشرکانو د پاره ولو کانو اولی قربا اگر کوي هغه خاوند خپل ولای قرطبی لیکلی دی ابو طالب ته چې کله مرګ حاضر شو ملکه دا ابو طالب د نبی علی سلام ترو او ډیر ملګرتیا ولا کړی و خو لکه ایمان په نو راوړی نو نبی علی سلام راغې او د سره په دغه ځای کې ابو جهل ناس دی عبد الله ابن امیه دی نور کا پیران دی نبی علیہ السلام تو یا یا عمی قل لا اله الا الله اشهد لك بها عند الله تر لا اله الا الله را ته یو ځل وایا نزب قیامت کې د الله دربار کې تا د پاره پدې گواہی کو چې زما مخ کې کریمه ویلې ده یا الله ابو جهل او عبد الله ابن امیه او توي چې ګوره تر اوس په اخر وخت کې تر لګي نو د عبد المطلب د دین نه مخاړه نو همیشه و دی چې د نبی علیہ الصلات والسلام په پی دعوت پیش کو دی به تول غره کلمه و نه وی نو اخر دار چې ابو طالب د ټول مخ کې اعلان وک انا علی ملت عبد المطلب زمړ کېګما په دین د عبد المطلب باندې زه د عبد المطلب په دین باندې چې دینو سکیګم مړ کیګم ان زه داغه په مذهب زه ایمان نه راوړم نبی علیہ السلام خبر روان شو او ځان سره وی چې والله لا استغفرن لك الله قسم دې چې زبد الله نه تا د پاره بخنه غواړم تر سوچ زده دینه منې شوې نه ما نو الله د آیت راولېګا ما و ما کانا ما کان للنبی ندی جایز دی او نبی د پاره او داغه کسانو د پاره چې بخنو چې ایمان راوړي چې بخنو غواړي د مشرکینو د پاره ولو کانو اولی قربا اگر کوي دا مشرکان خاوند خپل ولای اگر کستان نږدې خپل ولې نه او تبا اغلا بخنه نه غواړي پس دا هغه نه چې ښکار شو دی ته چې دی جهنميان دي یعنی په کو پر مړ شو تا ته څه پته ده چې جهنمی دی او چې کم انسان کافر لاړ د دنیا نه نو پوښه چې دی سره جهنمی دی وما کان استغفار ابراهیم دا جواب د سوال یاله کده ابراهیم علی السلام چې ولا بخنه غوښته و نو جواب نو بخنه غوښتل له ابراهیم علی السلام د خپل پلار د پاره الا عم موعدتين مگر د یو وعده د وجنوا وعدها ایاه چې کړه و دا وعده د پلار سره پلار سره لوس کړو چې زب تعالی د الله نه بخنه غواړم تر سوچ زمنه شوه نیمه او دا وعده پوره کړه او چې کله منع شونه بیا نه دا غوښته وعده کم ځای کې کړي وا سورته مریم 47 کې ځان لبیا ګورا او سورته ممتحنه وم آیت کې پدې کې اغا وعده چې دنو اغا ذکر ده هم سورته ممتحنه سلورم آیات کې بیا هغه وعده هغه پوره کړی دا سورته ابراهیم کی راضی یو سلویخ کی او سورته شعرا 86 کی واغفر لابی انه کان من الخاطئین الله زما پلار ته بخنه وکا د د خطا کارو نه دی ټیک شول دا وعده بیا پوره کړه بخنه وغوښته خو الله ماپ نک د ابراهیم چې خلیل الله ری داغه په خله داغه پلار ته بخنه و نشوا ولی و نشوا ځکه چې کافر ته الله بخنه کوي نه وما کان استغفار ابراهیم نو بخنه غختل ابراهیم علی السلام د خپل پلار د پاره الا ام موعده مگر دی وعده نو وعده ایاهو چې کړي و دا واده دا غسرا فلما تبين له ورکلا چې خخ کار شو هغه تا انه عدو لله چې د دشمن دی د الله نو بیا تبرأ منه جدا شو دا غنا به ولا بخنه نه د غختي ان ابراهيم لاواح حليم یقینا ابراهيم عليه السلام ډیر عجزي کونکي والله تا او صبرنا کو د اواه تقریبا 15 لسمناګان قرطبي کړی دي چې گمراه کی یو قوم یعنی هغه سزا ولا ورکی کما سزا چې الله ورکی چاته گمراهان وتا بعد از هداهم پس داغینا چې کله هدایت کړي دي ته نه هدایت تخکار کی حتا یبین لهم ما یتقون تر دې پورې چې بیان کې دی تاغه چې دی تنه ځان بچ کئ نو چې ځان بچ نکینو الله سزا ورکی یا بل معنا نه دی الله ليذل قوما چې مہر د گمراهي ولګي په یو قوم بعد از هداهم پس داغه نه چې هدایت کړي دیتا حتا یبین لهم ما یتقون تر دې چې بیان کې دیتا هغه چې دیت نه ځان بچ کړي اول ورته بیانو کی چې نه منی نو بیا الله وی دا گمراه دی نو بیا ول د گمراهانو سزاګانی ورکي ان الله یقینا الله بكل شیء علیم پارشبانه پوا دی ان الله یقینا الله له ملک السماوات والارض د دې الله د پاره بادشاہی د اسمانونو د زمکه دا یحیی و یمیت ژوند کول او مړ کول کوي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نبي تاسو د پاره ما سوا د الله نه سوق 209 کم دادي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين لقد تاب الله په تحقیق سره سپکواله راوسته لري مهرباني کړې د الله په نبی باندې او په مهاجرینو باندې دې کې زیره ده والانصار الذين وانصار وغي کسانو اتبعوه جغه تابعداري کړي و د نبی عليه السلام په ساعت العسره پاغه حالت د تکلیف کې د تنگسیا کې تنگ تکلیف داو چې وبنوي خوراک نو سورلی نو من بعد ما پس دا غینه کاده چې نږدې او یزیغو چې کاګ شیو قلوب فریقین زلون د یوې ډلې منهم د دینا د وجه د زیات تر دې چې کله تنگ شو پای باندې زمکه بیمار حبت سره د کلا والینا وزواقت علیهم انفسهم او تنگ شو پاغې داغې زونه وظنوا او هغه یقین وکړه الله ملجا من الله الا الیه چې نشته دې زید خلاصي د الله د عذاب نه مگر دې الله ته دې ثم تاب علیهم بیا مې ربانی وکړه الله پاغې د توبې توفیق ورک لیتوبو دې د پاره چې توبه وباسي یقینا الله دې توبه قبل ان کې مهربان دا غدری صحابو کعب بن مالک رضی الله عنه مرارت ابن ربی او هلال ابن امیہ رضی الله تعالی عنهم چې دې درې واړو توبه هغه رسته شو وی الله چې فیصله راولېږي هغه خبره وي نو تقریبا 50 ورځې د سره چې دینو خبره باندې وي او 50 ورځې بعد د دې د توبې د قبولیت ذکر وشو کعب رضی الله عنه تفصیلی واقعا هغه مسلم شریف کې ریاض صالحین کې امام نووي هغه نقل کړي د ځان لرته وګوري نور کله به ما ویله خو سکل ټیم لګ دی صحیح شو نو دا هغه تفصیلی واقعا دا هغه دا 50 ورځې پورې خبره بند وي او په سلوخته مرز باندې او توی چې کور والا سره بم لین دین نه ساتي یعنی تاغي سره بم نزدېکت نه کی کعب ابن مالک خپل کور والا مور کرا دی غلی و او یوازې په خپل کور کې 50 ورځې انتظار دا ډېر ګرانو چې اچا و سره خبرې نه کولې د بار نه او تافر امراغلی وی چې موږ تراشه داسې بر سره وکړو داسې به وکړو واغه په خپل دین کلاکو 50 ورځې بعد داغه توبه قبول شوه الله الله یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین اے د ایمان والو ترغیب jihad ته ویریږئ د الله نه او شی مع الصادقین سره د رښتینو نه صادقین چې داغي ظاهر او باطن برابرۍ یا معنا مهاجرین یا مع الصادقین ان من الصادقین دی رښتینو نشي ما کان له اهل المدینه بیا ترغیب جهاد ته ندی مناسب د مدینه والو د پاره او داغه چا د پاره چې غیر چا پیر دی دینه من الاعراب د باندو والو نه اي تخلف عن رسول الله چې دوی رست شي د الله د نبینا ولا يرغب بانفسهم عن نفسه او نه دی غره کې خپل ځانونه د نفس د نبی علی السلام نه بان ذالک بانهم دا زکه دی لا یصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه فی سبیل الله نرسیږي د تتندا نستړیواله او نه لوګه د الله په لار کې ولا یتعون موتئان او نه ورځي دی په یو زید ورتلو باندې یغیز الکفار چې غوسه کوي کافر لره ولا ینالون من عدو النیلا او نه حاصلې د دشمن نه څه شی حاصلول الا كتب لهم به عمل صالح مگر لیکل شي د لپاره پاغه باندې عمل نیک مجاهد چې سکه جهاد کې د نیکی کار نو هغه لپاره کې ثواب دی چې پلار رواني پاغتلو ثواب او کستړې کیږي پاغه ثواب کو اوګه کیږي پاغه ثواب کو د دې نو هغه ثواب کو ویخ دې نو ثواب کو چوکیداری کوي ثواب دشمن سره جنگيږي ثواب او چې د کور اوته نو فی سبیل الله ر تر سوچ واپس راغله نه دی او مخکې مضمون هم د جهاد روان دی د جهاد دو حالات دي یو چې جهاد فرض عین نو بیا به ټول مؤمنان جهاد لذي مولای صاحب او شاګردان او قاری صاحب او وجی صاحب او مفتی صاحب او مشران کشران او عوام ټول بسکه بیا زیبا سیدا دا فرض عین حالت دویم چې کله جهاد فرض کفایي دی او په ټولو مسلمانانو فرض نه څه کسان لاړ شي د نور غاړه سکیږي ازادي کې د لګو کسانو ضرورت دی نو بیا ټول خو نشیدلې نو چې کله جهاد فرض عین نه دی او جهاد څه دی فرض کفایي دی نو ټول مؤمنان د جهاد لنزي سد لار شي جهاد تا هغه د جهاد کی او سد پاتې شي په مدینه کې د نبی علی سلام نه د علم زده کی څه شي زده کی علم او چې کله دا مجاهدین واپس راشي نو دا چې کم په مدینه کې پاتې و نو دای به دا علم هغه ته وخی نو دواړه کار به وشي د دشمن مقابله مو شو او د دین زده کړه مو شولا ولی چې علم مو خواړی کنه چې نبی علیہ السلام سره ناس ته ونه کی او کې نه نه وای نورې نو ته به څنګه زده کې او مجاهد خو غریب اوس د علم زده کولو توسګار نه دی هغه جنگو کې کاغه علم یاد کی نو هغه به علم کوي او چې کله واپس راشي نو په مدینه کې چې کم کسانی سار شوی دي دا د علم د پاره دی به هغه نورو کسانو ته سو کی چې کم جهاد د تل وغی ته بدین زده کی اوس په دې معنی باندې ګوره وما کان المؤمنون ندی مناسب مؤمنانو د پاره لینفرو کافا چلار شي ټول جهاد تا کله چې جهاد فرض کفایي وي فرض عین نه یاد شو کله چې واپس شي دا قوم الیهم دیتا لعلهم یحذرون دې د پاره چې دی ویریږي دې پوښوي جهاد لري ټول نزي سد جهاد تلار شي او سد سو کی علم یاد کی او دا مجاهدین چې واپس راشي دا چې چا علم زده کړ دی بیغی ته بیان کی نو هغه به ویریږي د عذاب نه ځان به بچ کی دویمه معنا د دې آیت تعلق د جهاد سره نه دی او مقصد په دې کې ترغیب دی علم ته چې علم ته ترغیب دی نو دا بیا متعلق شو د سره دا متعلق شو د علم سره زمیدارم کول غواړي کنه ځکه چې ماخام بروجه په سماته چې تا غنم نه کړلی او پیسېم ګټل غواړي دا هم ضرورت دی د وخت انسان خود سره نه دی چې د صرف عبادت کې پیسې به پیدا راوړيږي دی به د عبادت سره سره رزق هم ګټي نو صد لار شي په علم پسې او صد چې د نو ځان له دنیا ګټي صحیح شو نو هغه طالبان چې علم پسې تللی دي هغه دی ال توخ نه خرابای فلولا نفر من كل فرقه فسول نزيدار دلنا منهم ددینا طائفه یوړه دلال يتفقهوا في الدين چې خزان په واکي په دین کې هغه دې چې دینو پلار را لېګلې رور را لېګلې کلیوالو را لېګلې چې تلار شه علم کوا او هغه په دې تمنې چې پلانې سبق لتلې هغه به علم کوي نو چې ته علم لاړې نو ال تخزان په دین پوکا تفقه باب تفعل له را غونډوي او هغه علم هغه ته بیان و چې کم تا په مدرسو کې یاد کړي دي نو دواړه کار وشو نه علم نه خلق محروم شو نه د مال او دولت نه نه د دنیا کار خراب شو نه د دین کار خراب شو اوس پوه شي په دې باندې نو موږ څه کوو اول موږ دواړو طرف ته افراط تفرید دی اول بچي علم لا نه ورکو په کلو کې چرته مولا نه پیدا کیږي او که یو کس علم لاله شي او کلی تراشي نو بیا ولا مون خوال ناراضو مونږ یو بده جماعت کې ته چوکیدار یا یو پکې امامي کنه او مدرس یو چوکیداری ته بس چوکیداری کوا اذان کوا اقامت مزان لخپل کوا بیا بس مونږ کوا پکې او چې دینو بس خالی دی وړو وړو ته چې نه پیږي نو ته دا قاعده مېده خایا او چې نور سلام ګرځي نو مخکې بدن منډي وای تختی به درس ته نه کینی جمعه پورس چې بیان کین نو تب ګنټه مخکې راغلی وی چې بیان کوم نو خالی جمعه ستنو د جمعه دیوالونو ته بلګیای دی وی لا وخت دی استاد جی مسلې کې لکه دا مسلې دیوالونو ته کې ګتا ته خوان خدا کوي کاش که زمنګ پزړه کې د دین مینه وي چې د جمعې په ورځ خطیب راتلې بیان ته چې زمنګ په جمعاتونو کې ځای نه وي چې خلک داول نه ناس وي چې کومه مسله به بیانې عالم درس تراتلې چې په جمعات کې ځای نه وي چې موږ مخکې نه ځو چې درس واورو نو موږ غړې ته ګورو مستخلا ټیم شته اوس ولا ترجمه کیږي مزله بلاړ شو جمعې مستخو لا وخت اوس خو بیان کیږي بیان لبلار موز لبلار شو نو منګه په جمعاتونو کې امامان بوډاګان شي سپینګری شي خو یو کس ته ترجمه یاد نه کی یو کس چې د مسله ته یاد نه کی بس خالی دا ته یاد کی چې مونږ په جمع کوو باس نور کا خواته کنه پښتنو خبره سودم ته بیا شید دی بیا نور بالکل مونږ په ټکی نه پیږو یلکه تا سره عالم شتا تا سره قاری شتا ستا د الفاظ ولی غلط دی دی ولا خواله نه دراغلی چې ما ته دا قران صحیح که کنه دی ولا خواله نه راځي چې ما ته د ایت ترجمه وک کنه دی ولا خواله نه راځي چې کومې ضروری مسلې دی مونږ ته بیان که کنه نه ماشومان بس د قاری صاحب نه تاو دي او ماشومان چې چټي شي نو نیمه ګنټه کې او چې لګ پوي شي په خو بد ویږي بس ما پس کا او قران می چې په نظر خلاص کله که چې ما بالکل تمام علوم زده کړل کنه نو بس بس ته کنه چې ناظره سړی وي بد ډېر شي مونږ ټول عمر دغه شانه په تیارو کې پراته یو نو چې تا علم لبچې و نه لېګا خو د کلی نه یو کس لاړ اوس د محلې نه لاړ نو محلې والو ول پکار دي چې هغه راشي او خپل قاری سیب ته وای خپل کشر ته وای چې تم علم نه لېګلې موږ ته قران زده من کوشش دا کو چې نه د دې موږ له غوګونه نه خوري او د دې موږ ته نه لګي او د دې بیان نه کوي او د دې درس نه کوي موږ چې دا شته خبره موږ باندې بدل لګي چې وي وي وي ورو الله الله وما كان المؤمنون زکه موږ د دین ضرورت نه دی غنلې که چا ویل کنه چې دا بیماری د لپاره دا شډیر خده موږ ته خپغه لکه دا بیماری خو ما کې شته کنه ورګه چې دا کومه دوايي دی نو هغه ته خو وکیل یو مداری په پچل ول سمره دوايا نه خرسي دا ټولې ته بیا والی دا پیدا دا, دا پیدا او دا د دین نقصانات موږ په ټولو کې شته ده موږ ته غوږ نه موږ یې مړه ته بل چاته لګیا دي او کوي ورو الله دې معافيو کی صرف په یو غوږی واورو په بل غوږی وباسو مليانو لا مسمرېګانې و چې کړې ها په بیانونو په درسونو هغه ستړي شو خو مونږ د یو نه دوکی ګونه مانه مکه حالت کیو چې کم کیو بالکل په من کې فرق ناراضي دی نبی ته چې الله وی انک لا تسمع الموتى ناغه خو مړو ته تقریر نکاو چې ته مړو ته نشي ورولې خو بجوندو ته لګیاو الله ورته وی ستا بیان صحیح دی خدا چې ته چاته لګې د دې زونه داس دی لکمړه نو مړی ته چې سار نه تر ماخامه تقریر کې پیږي نه پیږي نو دیم ستا په خبره غوږ نه ګرای دا د دې زونه مړ دي ها تسلی نبی لا ورکه چې ستا تقریر صحیح دی غوړه دی خلکو کار خراب دی د دې زونه مړ دي وما کان الله وما کان المؤمنون ندی مناسب مؤمنانو د پاره اوس دې معنا لینفرو کافا چې لاړ شي ټول په علم پسې ځکه نور نظام به وران شي فلولا نفر پس ولی نزی من کل فرقه دار ډلنا منهم د دین طائفتن یو وړه ډلا ليتفقهوا فی الدین چې ځان خپوي کې په دین کې ولینذروا قومهم او د پاره چې ویری د خپل قوم اذا رجعوا الیهم کله چې واپس راشي دا طالبان د خپل قوم ته لعلهم يحذرون دیر پاره چې دی ویریږي د الله د نافرمانی نه یا ایه الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الكفار بیا ترغیب جهاد ته اے د ایمان والو جهاد کوي دغه کسانو سره چې نږدې دي تاسو ته د کافرانو نه ول یجدو فیکم غلظوا او دې مومي پتا سو کې سختی کاپیرانو سره جهاد وکي او نرمي وسره مکوي وعلم پوش ان الله یقینا الله مع المتقین ملګری دی د متقیانو سره و اذا ما انزلت سوره بیا د منافقانو ذکر کله چې نازل کړي شی او سوره فمنهم من یقول پس باز د منافقانو ناغدی چې وای د استهزاء په تور ايوکم زادته هذه ایمانا کم یو پتا سو کې دی چې زیات کړي دی اغل ردی صورت ایمانا یره جی کم یو خبره ده چې په خلکو د سي اثر کوي دا مړه خو یو قصه خلاصيږي او بل شروع کیږي د کې څه د ضرورت خبره وا ملشی دا منافقان او دی کافران آیا دی نګوري انهم یفتنون چې دی باندې امتحان کې دی شي په کل عام هر کال مرتن یو کرت او مرتين یا دو کرتا ثم لا يتوبون بیا دی توبه نو باسی ولا هم یذکرون او نه دی پندو نصیحت علی و اذا ما انزلت سوره او کله چې نازل کړي شی او سوره نظر بعضهم الى بعض وګوري باز د دې باز نور ته چې کې د منافقانو نقصان بیان شوی حال یراکم من احد یو بل توای ایوینی تاسو لره یو تن چې څوک ته خیال نه کوي نو سمن سورفو بیا واپس شغلې غونته کې سورف الله قلوبهم وادړی الله د دې زړونه یا اخبار دې اړولې دې الله زړونه د دې زکه دا یو قوم دې چې نه پويږي لقد جاءکم رسول من انفسکم اوس په دې کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غش پک صفاتونه لقد جاءکم په تحقیق سره راغله د تاسو ته رسول من انفسکم عظیم پیغمبر طرف د نفسونو تاسو نه ګورا یو رسولن رسول دی د الله را لېګلې شوی دی دوی من انفسکم تاسو د جنس نه دی من انفسکم د جنس تاسو نه ان تاسو پشانه انسان دی دا د الله لوی نعمت دی چې زمنګ پشانه انسان الله را لېګلې دی ځکه د جنس د جنس سره مینه ډېرې یا من انفسکم یو قرائت دی پکې په تاسو کې د غوره خاندان نه دی نسبن او خاندانن غوره دی دریم عزیز علیه ګران لګي په دې نبی باندې ما عنتم هغه چې تاسو په تنګيږئ سلورم حریصن علیکم حرس کون کې دې تاسو په پیدا باندې پینزم بالمؤمنین مؤمنانو باندې رؤوفن شفقت کون کې دې شپغم رحیم رحم کون کې دې ګور رؤوف رحیم د الله په صفاتونو کې مراغله دي د نبی په صفات کې هم دل تراغه ځکه د الله په صفات کې یو مطلب دی د نبی په صفات کې بل مطلب فین تولوا کچره دی واوړې دل فقل نو تو ورته وایا حسبی الله کافی دې مال را الله لا اله الا هو نشته بل لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی علیه توکلتو سار وزل دا وایا ما خام وزل دا وایا نو چې کم پریشانی دا کم مشکل دی کم مصیبت دی الله بتا دا غي نخلاصي تو وای کافر مالر الله نشته بل لایق د عبادت مگر د غي او الله دی په دې الله باندې مازان سپاره دی دی او د الله مالک دار شوي دی ربط د مخ کې سره دارې مخ کې صورت کې بیانو د جهاد بالسيف په دې کې بیان دی د جهاد باللسان یا مخ کې صورت کې مسله و د جهاد په دې کې هغه مسله چې جهاد داغه د پاره فرض دی واجب دی چې هغه مسله د صدا د توحید ده اهل کتاب او منافقان درې ډلې کنه یو مؤمنان او خصیوه درې ډلې وی هغه د قران مخالف ډلې وی نو په دې کې ترغیب دی قران عظیم ته یا مخکې صورت کې اعلان د براءتو د مشرکانو نه نو دې صورت کې مشرکان وای چې جی تاسو موږ نه ولی برات کوي منګه خو چې نیکانو بندګانو عبادت کو نو په دې باندې زمونږه قیده دار چې دی به زمونږ الله ته شفارس کوي نو په دې صورت کې پنا پیر شفاعت قهری باندې بیان دی نه دا غیرت کوي الله الله داود صورت رد کوي په شفاعت قهری باندې چې د الله نه څوک زور خلاصول نشي کولای یا داود صورت اثبات دے د مقاصد عالیو بار بار توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالاخره دا سلور خبره به بار بار ثابتې خلاصه د صورت دا صورت درې حصے ده اوله حصہ آیت نمبر 54 پورې دا سلور 50 پورې په دې کې رد ده په شرک اعتقادي دوی مهیسه تر او یایمه پورې ده پای کې رد بیا په شرک فعلی درې مهیسه بیا اخره پورې ده ای کې تخویف دنیوي ده دا اوله حصہ چې ده نو دا درې بابونه ده اول باب هغه د آیت نمبر 17 ولسم پورې په دې کې اول ترغیب دی قران ته بیا زورنه د منکرینو د قران ته ز الله ام عام او خاص مهربان ما یا الف معنا انا لام معنا الله را معنا ارا ز الله ام او ز هر سوینه ما اسو کوی دا د صورت نوم دی الف لام را الله پویږي په معنا د دې حروف باندې تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیاتونه د کتاب دی الحکیم دا ترغیب قران ته دی چې د حکمت نه ډک دی یا الحکیم من المحکم بالحلال والحرام والحدود والاحکام ابو عبیده وی په دې کې مضبوط دی د حلال بیان پکې دی د حرام بیان دی د حدود او د احکاماتو بیان دی پکې یا الحکیم معنا المحکوم فیه بالعدل پدې کې د انصاف حکم او فیصله شوی دا یا الحکیم معنا چې دا حاکم دی فیصله کوونکې دی د حلال او د حرامو او فیصله کوونکې دی د خلکو په مینس کې یا الحکیم معنا المحکم من الباطل د باطل نه مضبوط دی نه پکې شک شته او نه پکې اختلاف شته دا آیاتونه د کتاب مضبوط دي اکان للناس عجبا ایده د خلکو د پاره زورنا منکرین ولا ایده د خلکو د پاره ناشنا اندا او حینا چې موږ وحی کړی د اله رجل منهم یو سړی ته د دینه دا چې څوک د رسالت منکر دي نو هغه له زجر چې موږ یو بنده ته وਹੀ وکړو نو دی د تداشنا ښکاری چې انسان ته څنګه وਹੀ کیږي انن زیر الناس دا چې وای رو خلق لرا وبشر الذین زیر ورکای کسانو ته امنو چې ایمان راوړل دا زیره ان لهم قدم صدق یقینا د د پاره درجه د درشیاو پنځ درب د دای باندې ویلو کافرانو ان هاذا لساحر مبین یقینا دا خامخا جادوګر د اخکارا ان ربکم الله الذی دا بیان دی د ان او حینا هغه وحی کما دا هغه دا, دا او دلیل عقلی دی ان ربکم الله الذی او په دې آیت کې معرفت د الله ذکر کوي په درې طریقو یو نو دوی معرفت اداره چې په عرش مستوي دي دریم یدبر الامر الامر یعنی د جميع امور الف لام استغراقی دي تدبیر کوي الله تعالی د ټولو کارونو د ټولو کارونو تدبیر الله کوي ما من شفیع الا من بعد اذنه نشته سوک شفاعت کونکه مگر پس د اجازه د الله نه چې الله اجازت ورنکی کنه نو هیڅ څوک نشته چې هغه شفاعت وکي دا رد شو په عقیده د شفاعت قهری باندې ذالکم الله ربکم د دې صفاتونو والا الله د استاسو رب فعبدوه پس یوازې د الله عبادت وکئ افلا تذکرون ایا تاسو دومره سوچ او فکر نه دومره پناله پکاره چې د نصیحت قبول کړئ فعبدوه کې نفي د شرک په عبادت شو چې ګوره الله پاک له आवाज عبادت وکي ما من شفیعین کې نفي د شفاعت قهري شو الیه مرجعکم جميعا د الله ته واپس د تاسو ټولو ټول به الله دربار کې پیش کیږي وعد الله حق وعد د الله د حق انه یبدا الخلق یقینا د الله اول پیدا کوي مخلوقات ثم يعيده نو بیا به دوباره پیدا کوي د مخلوقات لره د دې لپاره چې بدله ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی دالیجزی الذین دا زیره دی او دا متعلق دی د هغه مخ کې آیت سره چې الله پاک وایي چې الیه مرجعکم جميعا د الله تعالی ته به تاسو واپس کیږئ کنه یا ثم یعیده چې دا دوباره به الله پیدا کوي نو ولی دیجی الذین د دې پاره چې بدل ورکې هغه کسانو ته چې ایمان راوړل عملونه کړی دي نیک په انصاف والذین استخویب هغه کسان چې کفر کړي هغه د پاره سکل به من حمیمین د ګرمو بونه او عذاب به درناک په سبب داغه چې وغه چې کو پرې کاو بل دلیل الله دې غزاد چې ګرځولې دې نور زویا ډېر رڼا والا والقمر نور او سپوږمۍ اگر روخانا زیا او نور کې څه فرق دی زویا هم رڼا ته وای نور هم رڼا ته وای خو زیا هغه ډیر رڼای ما یزی الاشیاء چې نور اشیاء هغه روخانه کوي او رڼا ور کوي او نور هغه د چې په خپل پکې رڼای سره بل دا ده نور چې دینو دا هغه رڼای چې هغه ستلې شوی د نار نه نو نار اور چې د کله رڼا کوي او کله نه کوي صحیح شو کله رڼا ډیر شي کله کم شي او ضیا هغه رڼای چې هغه نور اشیاء رڼا کوي نور صفا واضح کوي نو دا ډیر رڼای نو د نور رڼا د سپوږمۍ د رڼا نه ډیره ده وګوره نور چې راوخی جن ور سره ناش او سپوږمۍ کبار سپوږمۍ وینه په کوټه کې به تک تور شپي کرنا کمره کنه انور چې اوس ګوره یو بل پم نه خو چې بار نوري کوټه کې برنای او سپوږمۍ کې کبار رڼای سپوږمۍ راختی خو کوټه کې بسې تیارې سوري ته به تیارې ځکه رڼا کمه ده هو الذی الله دې غزا چې ګرځولې دې انوار زیا روخانا ډېر رڼا والا والقمر نور او سپوږمۍ لګي رڼا والا وقدره منازلا هو ضمیر د مفرد راړه یا خو هما د کنا خو په اعتبار د مذکور سره هو ضمیر راړه دا مذکور دواړه چې دینو دله اندازه کړی دی پړاوونه یا وقدر کل واحدن په اعتبار د کل واحدن سره هو ضمیر مفرد راړو اندازه کړی دی هر یو لاره پړاوونه او یا هو ضمیر صرف قمر تراجی دی ګوره دا انور نه دی زمونږ په پښتو کې نور مذکر دی او سپوږمۍ سره مؤنث حسابيږي په عربی کې دا انور چې د نو مؤنث ده او سپوږمۍ چې د نو مذکر ده شمس مؤنث او قمر هغه مذکر مؤنث سماعي ورته وي نو هو ضمیر د مذکر راوړی دی دینه مراد څه شې شو سپوږمۍ ده او دا ځکه چې زیات تر پړاونه خود دواړو دي خود خلکو ضرورت چې کم دی زیات تر سپوږمۍ ته ډیر دی ها ولی چې روزه نسیم سپوږمۍ ته ګوري چې بیا اختر کيم سپوږمۍ ته ګوري او چې حج لزم سپوږمۍ ته ګوري نو هر شی د دې سره متعلق دی نو اکثر معاملاتم د میاشتو په حساب چې نو میاشت په سپوږمۍ باندې معلومیږي نو دا زکا وقدره منازل انداز کړی دی د لره پړاونه د دې پاره چې پوه شي تاسو پښمیر ده کلونو باندې ول حساب او په حساب د میاشتو باندې ما خلق الله ذالک الا بالحق نری پیدا کړی الله پاک دا مگر د پاره د اظهار د حق یفصل الایات واضح واضح بیانې آیاتونه د پاره داغه قوم چې هغه پويږي ان فی اختلاف الليل والنهار دلیل عقلی یقینا په اختلاف د شپې او د ورځې کې وان وما خلق الله فی السماوات والارض او هغه چې پیدا کړی دی الله په اسمانونو او زمکو کې کوم اشیاء خامخا نخې د عبرت دی دای قوم د پاره چې ځان بچی د شرک نه تخویف منکرین وتا او داغي پلیت صفاتونه ان الذين يقيننا کسان لا يرجون لقاءنا چې عقیدن لري زمنګ د ملاقات یو دوی مرزو بالحیات الدنیا خوشاله شوی دی په ژوند د دنیا دریم یعنی په مقابله د آخرت کې دریم وتمنو بها او زړی لګولې دی په دې دنیا سلورم والذین هم عن آیاتنا غافلون او هغه کسان چې هغه زمنګ د آیاتونو نه خبر دي او بر سید لر رب د دی په سبب د ایمان د دی څه شي ته جنتونو ته تجری چې ویږي به من تحته مولنهار لاندې د ونو د دینه نهرونه یا لاندې د بنگلو د دینه نهرونه په جنتونو د نعمتونو کې به دعواهم فیها نو خو څه تحفه وی سی کنه نو چې هغه سره هغه شی نو ته څه لوړې اوس هغه د خټکو باغ دی استام دی ته بوجي راډک کې یار خواله مې زمې بوجي خټکی به وس داغه خپل بلا شي داغم د اندوانو باغ دی استام دی نو بیا خو اندوانې موړه نو چې یو جنتی سره کم نعمتونه دی خو بل سره ماغه دي کنه دا زدل ته خو نه چې چا کرازین او پروت بدن سره وېسي هغه سره خپل ډیر شي نو بس صرف دې لاړ شي چې سلام وکم دا غټ شي ښا الته بده یو بل دې لدی چې سلام وکيو بلتا بیا د پر دا سورته احزاب 44 دریم تحیت الملائکه لهم پرشتي به دې ته سلامونه کوي سورته رعد 23 کې بیا راځي ها نو ټول سلامونه وي الله د طرف نه سلام خپل کې ودی او بل ته سلام کوي پرشته به ته سلام کوي الله الله وتحیتهم پیشکشی د یا مبارکی د یو بل ته په دې جنت کې وی سلام واخر دعواهم او اخری خبره د دی وی الحمدلله رب العالمین دا چې صفاتونه د کمال دی الله لرا چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو ده قرطبی لیکلی دی د جنتیانو اخیری خبره وی الحمدلله رب العالمین ولی چې الله ول رزق ورک خوراک سکا کې ورک وای سنت طریقه دا ده چې کله یو سړی څه شی خوري یا څه شی سکي نو چې داغه په اول کې بسم الله وای صحیح ده منګ باندې عذاب ولې ناراضي منګ ستانه پرمانی کو منګ باندې عذاب ناراضي را دي شي عذاب تلوار سره غوخته جواب ولو يعجل الله ک تلوار باندې ورکول الله للناس خلق تاشر عذاب استعجالهم بالخير پشان د زر غختو د خلکو خیر لره یا پشان د زر ور کولو د دی خیر لره څنګه خیر الله زر رسي کدا سي عذاب هم دارک د ور کوله لقضی الیه مجلهم خامخا پورا شوی بو ودای تر دینیټا خو خوا بدی هلاک شوی ځکه انسان خړې تلور ارګن دی دی کنه او ګناونم تکیږي نو فنظر الذين پسرید مونږه کسان چې قیدن لري د ملاقات زمونږه په سرکشه د هغه کې حیران او پریشان زجر کله چې ورسیږي انسان کافر ته ازر تکلیف دا انا را بلی منګلرا لجنبه په اړه خپل او قاعدا یا په ناستا او قائما یا په ولاړه فلما کشفنا عنه ذره هر کله چې لری کومنګ دا غنه داغه تکلیف مرنو دی بیا تیریږي زی کعلم یدعنا الی ذر مسا گوی چې نیورا مدد کړي منګه تکلیف ته چې رسیدل او دتا مخ کې تاسو تما ویلو مخ کی صورت ال عمران کې شروع اول د قائمن نکړي وفذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم التداس اول شروع د قیام نوا او دلته اول شروع د جنبه نه کوي مال ته ویلیو دلته د ناپرمان انسان بیان دی د د الله ذکر نه کوي خو چې پریو ذکر نو بیا وته الله را یاد شي نو یو دوه ورځې د الله عبادت په ملاز ته وکړي رجی زما موږ به په ملاز ته کیږي چې زه په ملاس ته مونږ کوم ولی زکه چې اوس د تعالی راي اچ ته چې کله روغ وي او خم مونږ بری په ولاړه کېدنو تا کړو اوس په ملاس ته ولی کې کدي مونږ په برکت الله روغ کړم نو دې په ملاس ته اوس مونږ کوي زه بیا هم شکر ده چې په ملاس ته غوډه شروع کنه نو بیا دې چې په ملاس ته یو سورې مونږ کی لک خشي و یا شکر دی الله مې ربانا شو نو په ناشته درځي او کې اوس لکه ناشته شمه چې لک خشي نو بیا په ولاړو کې سورځي چې بیا د پټي د تلو شي موږ بیا پاتې شي د کار د کول شي نو موږ بیا پاتې شي لکه تا چې په هغه ویل چې بس دا موږ پرې د منو زکه چې دا ډېر نه ګناه ده نو اوس دی ولې پرې خې ده رجب سو کو بس الله دې معافي وکړي د چې راګیر شي نو د تعالی را یاد شي چې پری دی د بیا خپل زوړ کار شروع کی ها او مؤمن د په هر حالت کې الله یې دی په ولاړه چې روغ هم الله یاد او چې بیمار شو په ناس تم یاد او چې ډیر بیمار شو په ملاس تم یاد او او د دا باز خلک داسې دي چې لګ بیماران شي نو مونږ نه کوي په کټ کې به پراتی بیل ماس اموز بنه کوي د منز ماپی بیمار ته نشته راس روزه خو نه ده چې بیا بیا راو ګرځي منز دی د منز د خپل وخت نه قضا کول ګناي کبیره ده چې کم بیمار په کټ کې پروت دی او منز نه کوي نو د غټه ګناه وکړه اگر چې بیا پی دی ورکی هم ګناګار وي اگر کې بیا قضا راو ګرځي هم به ګناګاری په دې ځان پوهه بیمار سړی دی نو تا ته الله تخفیف راوسته دی کنه دی ویره جی زه چې دینو استنجا نشم کولای نو تا ته ما مخ کې ویل چې بابا تا ته ټول استنجاګانې معاف ښا ته بس صرف مخ وینځه او لاسونه وینځه او مسه کا او وختي وینځه ځا نور ارسه تا ته ما سلور اندامونه فرض دا وینځه او مونږ کوا یره جنوې زما پاکیت ناراضی کنه لکه مطلب زخم دی غي نه وینه بهږي یا د وړو بولو تکلیف دی یا د لوی بولو تکلیف دی نو زه به څنګه دې کې مونږ کومه ستا دا مسله چې جاری ده او دې کې انقطاع ناراضي تبس د هر مز د پاره نوې او دس کوا ان هر مز معنا 15 ټیمه صرف دانه چې ګنې فرض د پاره بیل او د نفل بیل او د سنت بیل د یو ټیم نه تر بل ټیم تر داخلي دوه چې سونه ټیم دی دې کې دا یو او داس کار کوي او بس بیا خپل مونږ کوا پاره ستا مونږ په دغه بیماری په حالت کې دقه شاره کی مونږ باندې پرې دی ها یره جنو وای زه خو چې دینو کې ناشته نشم نو په ملاسته کوا کړه خو کتا مونږ قضا کنه ته ګوره غټ ګناګاری بیا راشي چې دوه میاشتې مونږ نه کړو کالې مونږ نه کړې نو سونه پیډیا کیږي نو بیا ولا سي مونږه سو کو نو مجبورین ولې حسابونه کو خو لکه پیډیا د د د سره د چې پیډیم ورکی خو بیا ګناګار دي ځکه د مونږ پیډیا د منسوسی نه دا خو صرف قیاس دی په صوم باندې دروځي کې ګران د نزه پی بیا ورکا مونږ خو تا ته الله په یسر پیدا کړو بیا هم لکه احناف چې ور دي کې الله مهربان لري که خپدیا کې قبول شخره کې نه خیرات دي خو اصل شیخ منځو تا منځ ولې نه کو الله فلما کشفنا عن حضوره ورکل چلری کوم داغه نه تکلیف مر کال لم يدعونا زیده په غزور کو پر باندې گویا چې د موږ نیو را مدد کړي الا زر مسا تکلیف ته چې رسیدل او دتا دارنګ خيستخ کار شوی د مشرکانو تاغه چودې چې کوم عملونه کول ولقد اهلكنا القرون من قبلكم بیا تخویب په تحقیق سره هلاک کړي د منګ ډېرې پیړې تاسو نه پخوا لما ظلمو هر کله چې کفر او شرک وکړ راغلی واغې ته داغي انبیا بیا ګرځولې منګ تاسو د یو بل نه رستو پیدا کیدون کې زمکه کې من بعد هم پس دا غینا لننظر کیف تعملون د دې لپاره چې وګورو منګ چې تاسو سرنګي عمل کوئ علما ذکر کوي کیف تعملون دینه دا معلومه شوه چې د کیفیت تپوس بوم الله پاک کوي ها چې دا عمل دې څنګه کړی دی څنګه چې عبادت فرض دی عبادت نه کې ګناګاری کې نو عبادت د شریعت په طریقه فرض دی کدا غې نه خلاف په بل طریقې کې هم ګناګاری کې ها لننظر کیف تعملو دا تپوس بکیږي چې دا عمل دې څنګه کړو نو کستا عبادت د نبی د طریقې خلاف نو الله وی دا ته چا خودلو تا په کوم آیت باندې یا په کوم حدیث باندې دلته عمل کړی دی چې تا دا کو صحیح ده د دې وجه نه د کیفیت چل به د احادیثو نه د طریقې د نبی علی سلام نزده کې عبادت وکړه د شریعت په طریقه باندې و اذا تطلع علیهم آیاتنا زجر په انکار د قران کله چې لسته شي په دای باندې زمونږ آیاتونه بیناتن واضحه واضحه وایغه کسان لا یرجون لقاءنا چې قدن لري د ملاقات زمونږ ایت به قران غیر هاذا راوړ یو د لستو کتاب د دینه بغیر او بدل هویا بدل کدی لرا یا خدا ټول قران لري کا او بل کتاب راوړه او یا کټول نه لري کې نو دینه دا سخت خبره لري کا یو خو پکې دا وعیدات نه دي دا جهنم خسي می سي دا ته چولټ لري کا او بل دا زمونږ د خدایانو دا مزمت تلری کا چې دا الله منات او ځاس نشي کولو دا مخلوق دی او دا عاجز دی دا خبره چې پکې یوم نه او دا رنګ د قیامت دا خبره ته ویلری کا چې قیامت دی او بیا را پورته کېدل دی دا وې زمونږ دماغ نه مانی جواب انی اخاف یقینا ز یریګم ان عصیت ربی کما نا فرمانی وکړه زما د رب د عذاب درځي عظیم وینا بل جواب قل لو شاء الله وای که خوخه وې د الله ما تلوته علیکم نبوی لسته ما دل رب تاسو ولا ادراکم به نب پو یکړی وې تاسو الله په دې قران زما په جبا سره به الله ز نبی نه وراله ګل ما ځواني ټوله تیر کړه ما چرته د نبوت نه مخکې خیانت نه کړې نو څنګه د الله په کتاب کې خیانت وکما او زه دا بدل کما تاسو ته زنیم معلوم چې ما د مخلوق په امانت کې خیانت نه کړې نو د الله په دین کې بس خیانت وکما ډیره زمانہ می تیر کړې تاسو کې هغه وخت کې ما یو داسې خیانت کار نو کړ نو اوس به سو کم دویمه معنا فقط لبست فیکم عمرا من قبله تاسو کې ما سلويخ کال تیر کړل نو کما د ځان جوړاولې نو پاګه کې به ما څه خبرې جوړې کړې وې هغه وخت کې خو ما یو خبرم د ځان نه وکړې نو اوسې څنګه د ځان نه به وکما دا د الله کتاب دی اي دومره تاسو د عقل نه کار نه لای فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بیااته زجر منکرین وتا سوک د لوی ظالم داغه چانا چې اغا د ځان جوړی په الله باندې دروغ لره یا نسبت د دروغ او کایاتونو د الله ته داغه نه لوی ظالم بل نشی کېده شان دا د نشی کامیابې د مجرمان ويعبدون من دون الله اوس د دې زینا دویم باب شروع کوي آیت نمبر 30 درشتمه پوری او پدی دویم باب کې رد په عقیدی د مشرکین باندې او اغیل زورنه ده بیا تزهید په دنیا بیا تخویف اخروی او بیا زیره او بیا براءت ذکر کوي د الہو د مشرکینو نه ويعبدون من دون الله د عبادت کوي ما سوا د الله نه ما دا غچا لا يزرهم چې zarar نشي رسوله دی تا کدی ول عبادت نه کوي ولا ينفعهم او پیدا نشي رسولې دی تا کدی ول عبادت کوي ويقولون او وای دی هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا کسان شپارسیان زمونږ دي د الله سره مونږ وای دی توایو او دی زمونږ د پار الله ته دا زمونږ شپارس کوي دی د الله سره داسې نو شریکان کړي چې ګنې نعوذ بالله دی ویل چې بس دا د الله مقابله دي نه بلکې دی به ویل دی زمنګ د الله شپارس د پاره مونږ نیولې دي مونږ وی الله ته نشو ویلې زمون خبر الله نه مني او د دې هغه الله نه غورځي امام رازی لیکلی دی و نظیره فی هذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر که هغه خلکو بوتان جوړ کړو د شپارس په خیال نو دا غي مثال په دې دور کې دا دی چې خلک هغه لګیا دي د اکابرو د مشرانو د نیکانو خلکو د قبرونو تعظیم کوي علا اعتقاد انهم اذا عظموا قبورهم فانهم يكونون شفعاء لهم عند الله پدی باندې عقیده دادا چې کله دای د دی اولیاءو د قبرونو تعظیم وکي د نور قبرونو زیات نو دای به داغه سکی قیامت کې بیا د الله په دربار کې شفارس کوي وای د دې مثال لندغه دی من جوور د نو سلا وای چې زما مشکل ختم کی زکه الله نیل الاوتار د امام شوکانی لیکلی دی وې د جاهلانو خلقو عقیده د قبرونو باره کې داسې ده دا لکه څنګه چې داغه مشرکانو عقیده د بوتانو په باره کې و یو شی دی دا خام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وای دې چې دا کسان شپارسیان زمونږ دي د الله سره قل نو تور تو وای اتنبئون الله اي تاسو خبروي الله لرا بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض باغی چې نه پیژنې الله اسمانونو او زمکه کې الله وای زما څوک شپارسیان ما نه دی نیولې او ته وشتا نو لکه الله ته نه دی معلوموته ورته یو رات ویم سبحانه پاک دی الله د شفا شپارسیانو نه او دریم وتعالى عما یشرکون چد داغنا چې دی الله سره شریکان کوي وما کان الناس الا امه واحده نو خلق دا جواب د سوال یې رېږي ستاسو کتابونو کې بدا عقیده نه دا شفاعت او زمون کتابونو کې خوشته کانه نو جواب وما کان الناس الا امه واحده نو خلق مگر ټولګي یو په یو دین باندې دا مخکنو کې نوا دا تاسو د ځان وردن نه کړي فختلفون پس هغه اختلاف وکړه نو اختلاف وکړو نو شرک شروع کړو دا د مشرکانو خبره ده نو الله نبیان راولېګل نو جواب د سوال الک الله دی تبا کی چې اختلاف یو کنه نو بیا وت الله ولی صبر کی جواب ولولا کلمتون سبقت من ربک کنو کلمه چې مخکې تیر شوې د ستا د رب د طرف نه په تاخير د عذاب لقضی بینهم خامخا په سلب کړې شو د دې پمینس کې باغ سکه چې ودې پې کې چې اختلاف کو مخکې نه الله د عذاب نه ټم مقرر کړي دا ک اغه نوې نو مخکې په خوا بده الله تبا کړي وي یا کنوې کلمه چې تیر شوی د استاد رب د طرف نه چې بغیر د نبی دراله ګلو نه دغه شان خلق نه هلاکي دی به په خوا هلاک کړي وي ويقولون لولا انزل عليه آيه من ربه وای د کافران ولی نشی نازل اوله په دې نبی باندې او معجزه طرف د رب ددنا یرجی چې دا نبی دی نو د باندې چې د معجزه ولی ناراضي معجزه خو سره وی یعنی د قران نه بغیر نور معجزه لکه دا دا غر دی ولدا سرو شي نور څه د سکارونه دی وشي جواب قل انما الغیب عند الله و یقینا علم د غیب د الله سره دی د دې دوه مطلب دی یو دا انما الغیب عند الله ابن کل انما الغیب لله یقینا علم د غیب لله یوازې الله لره دی ابن کثیر وای چې الله وای زد دوی په مطلب پیګم الله وای کدی معجزه په دی اراده غوښتا چې دی مطلب استرشاد د سم لارې د حاصلولو د پاره او دارنګ د تثبت د پاره نو الله به د دې د دعا مطالبه منزور کړي وو نبی له به معجزه ور کړي وو خو الله ته پته ده علم الله پوی دی چې انما سالو عنادن دای دا معجزه غواړي څه شي د پاره د زد د وجنا او دارنګي د تعنت د وجنا نو الله د دې سوال ځکه نه قبلې یو مطلب دا شو چې انما العيب لله انما الغيب لله غيب علم الله سره دی الله د دې پسونو خبر دی یو او دویم دا انما الغيب لله معجزه د دې پت نبی ته نشتا چې کله الله کارا کوي زکه دا د غیب علم دی زوم انتظار کوم کیم چې الله به د باندې عذاب راولي انی معکم من المنتظرین و اذا ازقنا الناس رحمه زجر منکرین تکل چې وسه کومنګ خلکو ته مهربانی پس د تکلیف نه چې رسیدلې دی غیتا ناس په غیر پارا چل ولی زمون پایاتونو کې وای الله ډیر تیز دی په چل کې ان رسولنا یكتبون ما تمکرون یقینا زمنګ ملائک لکی هغه چې تاسو کم چلونه کوي او هو الذی یسیرکم فی البر والبحر الله د غزا چې بوزي تاسو لره په وچو سمندر کې حتا اذا کنتم فی الفلک تر دې چې کله تاسو په کشته کې واجرینا بهم روانه کو دا کشته منګ پدې التفات د مخاطب نه غایب تا بریح طیبه په هغه اوامر برابر وفرحو بها د خوشاله شي پاغي راشي هغه ته هوا عاصفن تیزا او راشي د ته چپه د هر طرف نه وزنو او د ګمانو کې انهم احیط بهم یقینا دی چې دینو ګیرا واچول شو دی باندې چیغه کې الله تعالی مدد کې الله لرا چې خالص کون کې دی الله لرا دین لرا ولا ان انجتنا من هذه کچرتا خلاص کو تا منګر د مصیبت نا خامخا شوب منګر شکر گزارونا ګورا اغي باندې چې به مصیبت راغې نو خپل خدایان به پرې خودل یو الله ته ورا مدد شویلا امام الوسی لیکلی دی د دې زمانه دا مشرکان دا دغه مخکنون هم ناکار دي په دې چې مصیبت راشي نو الله پری دی او صرف خپل خدایانو توازن کوي بیا الله الله لئن انجانا وای فلما انجاهم کله چې من خلاص کو دی لرا وچتا اذا هم ناسا په دی یبغون پلارو زیاته کې ازمکه کې بغیر الحق ناجایزا اغه زیاته سد شرک او کفر یا ایه الناس خلق انما بغیکم علی انفسکم یقینا سزا د زیاتی چې تاسو د تاسو نفسونو باندې دا دا سکه د ژوند دنیا دا یعنی سکه در کولې شي تاسو ته سکه د ژوند دنیا بیا موږ ته واپس تاسو دا پس خبر به کومنګ تاسو پاغي باندې چې تاسو وای چې کم عملونه کول انما مثل الحیات الدنیا اوس د دین بیان کوي د پنا د دنیا داغي مثال ربته د ما سبقه سره سده مخکې سره ربط دارې چې مخکې ویلا متاع الحیات الدنیا تاسو له سکه درکولې شي سکه د ژوند د دنیا نو اوس د دنیا مثال یقینا مثال د ژوند د دنیا په شان د باران دی چې را وره ومنګه غیلره د بارانه پس ګډ وډ راوخی جی په هغه باندې شین کې د زمکه زرغونه د زمکه دا باز دا غینه چې خوري انسانان او زناور سې انسانان خوري سې زناور خوري اهل د دې یا یقینو کې اهل د دې انهم قادرون علیها چې دای قادر دي د دې په کټ کولو بالکل فصل پوښ شي کنه اتاها امرنا لیلن او نهارا راشي هغه ته حکم د عذاب زمنګ د شپې او یا درځي دا شپې زکه مخ کې کړه چې اکثر عذاب د شپې راځي سو کوي سوچ او فکر کوي د تشان څنګه چې دنیا شنه یو ختم شي نو تابانم الله نن وخرا اوستره سبب د سره سنئی او نن دنیا کې سبب ته تلې ځان له دنیا کې آخرت له تیارې وکا والله يدعو الى دار السلام الله رب لي تاسو لرا کور د سلامتی ته چې جنت دی تاسو دنیا ته نه راغواړي تاسو د جنت د پاره تاسو دنیا ته راغلي چې جنت پکې وګټئ الله را بلی خلق لره اله دار السلام کور د سلامتی آتا چې هغه د جنت کور دی د الله ويهدي من يشاء هدايت کوي چاله رچو غواړي په طرف د لارې نیغي برابر باندې للذین احسنوا الحسنى وزیاده او زیره د پاره دغه کسانو چې خيستا عمل کړي دي خيستا بدل را چې جنت ده و زیاده او په هغه بزیاتی وی زیاتی څه شي الله به ول اجر زیات ورکي او یا دادا چې دیدار الهی به تعالی نصیب کی نبر رسیږي مخونو داغه ته تورواله او نه ذلت دا کسان خاوندان د جنت دی دی په جنت کې همیشه تخویب هغه کسان چې کسب کړي د ناکارا اني ګناونه کړی بدله د ګنا ناکار د په مثل داغه باندې پټکړی به مخونو داغه لره ذلت یا پټکړی به یغه لره ذلت نه به داغه د پار من الله د الله د عذاب نه من عاصمن سوک بچ کونکه اس سوک بنئ چې د الله د عذاب نه بچ کی لکه دا مخونه به داسې توري لکه تور شپه اولایک اصحاب النار دا کسان خاوندان د اور دی دیو په دی اور کې همیشئ و یوم نحشرهم جميعا بیا ته وی په اخروی په کمر از باندې چې راځه او په کومنګ دی ټول لرا بیا به وای منګه کسانو ته چې شرک کړو مکانکم معنا الزم مکانکم ودرېږي په خپل خپل ځای باندې او دا جواب د سوال دی چې دی وای یره جی زمونږه غ پیران صاحبان چې مونږ له عبادت کړو کنه اب مونږ خلاصې کنه جواب تاسو غول ډېر عبادتونه کړې دي خو هغه د سره منی نه ابدا انکار کوي انتم تاسو مدرګي و شرکاو کوم تاسو شرکاوم فزیلنا بینهم پس بیلتون براول منګر دی پمینس کې وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون او به شرکا د دې نوې تاسو یوازې موږ لره عبادت کوونکی فکفا بالله ګور نوې تاسو یوازې موږ له عبادت نو هغه خو دینو دروغ نه وای کنه نو دا ولی زکاری خبر نه وو ایته پته نشته چې موږ له چا عبادت کړي دی کنه کافر الله پس کافر الله غوا زمنګ استاد سمینس کې ان کنا عبادتکم لغافلین یقینا ومنګ د عبادت تاسو نه خامخانه خبره مونږ ته د تاسو د عبادت پته نشته هنالک تبلو کل نفس په دغه وخت کې وبس کې هر یو نفس یا تبلو معنا خبر بشي ښکارا بشي هر یو نفس ته ما اسلفت هغه چې کمې مخ کې کړی دی یا ښکارا بشي هر یو نفس ته ما هغه اعمال اسلفت چې مخ کې کړی دی وردو ال الله او واپس بشي الله ته مولاهم الحق چې مددگار د دې د رښتیا وزل عنهم